اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم پرون پوری خطاسو دغه مسله د توحید چې بنیادی مسله د قران کریم په اهم موضوعاتو کې راځي په وو غټو مزامینو کې غټه موضوع دغه و او په هغه کې تاسو توحید چې ویلو نو په مختلفو قسمه شرکونو باندې رد راغی شرک اعتقادي رد شو په سلور اقسام سره شرک فی العلم فی العبادت فی التصرف او فی الدعاء دا سلور واړه قسمونه ولرت کل قران کریم نه تفصیلا مونږ ذکر کړو بیا د شرک فعلی دوه قسمونه چې شرک فل نذور او شرک فل تحلیل او تحریم په حلالولو او حرامولو کې دام رد شو ورسره چې کوم دنو د برکات او د شفاعت قهری والا شرک باندې هم موږ اجمالا رد کو ان شاء الله چې قران کریم کله وایو نو پاغي باندې تفصیلا بیا پاغه ځایونو کې کلام کوو ورسره دغه شانته بیا دا غینه ورستو د مشرکین او انواع او اقسام لکه ذکر کړ چې سلور قسم مشرکان دي په اصول کې رستو خو بیا شرک عام شوه دی بیا په هر د هر څه عبادت شوه دی خو بنیادی طور سره مشرکین سلور قسم دي یو هغه دي چې د الله تعالی سره ستوري شریکي دویم هغه دي چې د الله تعالی سره جنات شریکي دریم هغه دي چې ملائک وسره شریکي سلورم هغه دي چې انسانان وسره شریکي او بیا د هغه نه ورستو تاسو د مشرکانو د عقایدو چې د مؤمنانو د مشرکانو د جګړه لانجه په سکه روانه ده نو هغه تاسو چې کله واوریدل نو تقریبا دولس عقاید داسې چې هغه خو عجیبه غونتی وو چې په هغه کې دا غوي ایمان او استغفار کول او دعاګانې کول د الله نه د مشرکانو خو لیکن یو خبره وا هغه اخیری چې هغه کې دوی اختلاف د مؤمنانو سره کول او هغه سو هغه مسله د توحید و چې دوی وی چې موږ د الله نه غواړو خو یو د الله نه غواړو د نور نه به نه غواړو دا د یو تعین چې کوم دا په دوی باندې څه کې خدا په بد لګیدو نو تر دې پورې خلاصه دا غي ټول درس شو هغه دا شو اوس د دینه پس دویم مضمون اهم مضمون د وو مزامینونه هغه سره اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د رسول صداقت ثابت شي نو رسول چې کومه مسله راوړې ده کوم بیان شروع کړی دی نو هغه بیان او مسله هم ثابت شي نو د رسول د صداقت بیان چې کوم دی نو هغه بیا څه کوي په دویم دغه کې اوس د رسول د صداقت موضوع دا موضوع هم قران کریم چې کوم دی نو په ډیر بهترین انداز سره بیان کړی دی او تقریبا چې تا تعالی شو کې نو سوار لسوج داسې جوړي کې چې قران کریم په هغه سره صداقت د رسول د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتونواله او د الله د طرف نه داغو رسول برحق کېدل هغه ثابتې ښا هغه ثابتې نو داغي اثبات د پاره چې کومي طریقې قران کریم شروع کړی دا صداقت د قران کې د باز راضی او باز دل تم راضی نو قران کریم پاره کې یو طریقه د تحدی تحدی په عربی کې تحدی وای او په انګلیش کې ورته سوې چیلنج ورته وای خو شو کنه چیلنج قران کریم کله کله چیلنج ور کوي دا چیلنج د دې لپاره ور کوي چې تاسو وایي چې دا رسول چې کوم خبرې کوي دی رسول چې دا کم کلام راوړل دی د ځان نه جوړ کړی دی نو زه تاسو عرب یی فصحا یی بلغا یی پوښوی دومره ادیبان او شاعران یی راځي تاسو د دغه ته کلام جوړ کړئ سره د دینه چې دی امید دی نو که چرته تاسو جوړ نکړې شو سره د دینه چې کاتبان یې ادیبان یې فصحا یې بلغا یې شعرا یې د دین بغیر تاسو په جمع سره په اتفاق سره ټول جوړ نکو دا سه کلام هم جوړ نکړې شو او د په یوازې باندې سره د دین چې کاتب هم د لیکل نشي کولای خو شوي سره د دین چې امید دی سره د دین چې دغه نه دی دا او مشاعر نه دی سره د دینه د چې کوم د نو کلام هغه د رای وړو او بیان یې کړو نو پته ولګېده چې دا د جوړ کړی نه دی دا د الله جل جلاله د طرف نه په د باندې نازل شوی دی نو یو طریقه به د قرآن کریم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت او رښتونوالي د ثابتولو دپاره هغه چیلنج وي او تحدي به وي لکه سورة بقره درویشتم آیات ها درویشتم آیات کې پاول کې راځي مما دا قران بارکی نزلنا علی عبدنا چې نازل کړی موږ دا قران په بند خپل باندې نو فاتو راوړی تاسو به صورت یو صورت مم مثله د دې قران غوندې یو صورت خو جوړ کړي ودعو او یوازې ما جوړوي ودعو راو غواړی شهداءکم علماءکم دو معنی مختلف راځي خو یو غټه معنی پکې دادا ودعو شهداکم راو غړی علما خپل فصحا او بلغا خپل من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین که چری تاسو رښتونی په دې خبره کې چې دا د ځان نه جوړ کړی دی نو تاسو هم جوړ کای کنه نه شي جوړولای دا بیا به هر حال راشي چې دا آیات ته چیلنج دیو کنه دا خو بیا تفسیر کې وایو ها خو به هر حال ظاهرا د دې یو جانب مفسرین دا مغه ستګراد چیلنج والا آیات دی ام یقولون افترا ام یقولون بلکې وای دا مشرکان افترا د ځان نه جوړ کړی دی دا قران نو قل ورته وایا فاتو راوړی تاسو به صورت یو صورت مثله التکی ویلو من مثله دلته کې وای مثله بیا به فرق کو ان شاء الله درس کې چې دا ولی التکی مثله او التم مثله التم مثله او التم مثله وای التا من تبعیزیه دی لکه وړو کې غوندي صورت جوړ کړي دلته ته دا خیر دی وړو کې دی نه اول کو ته غټ جوړ کړي بیا ته رست باغ دویم نمبر کې بیا ته دا خیر دی که غټ نشي جوړول وړو کې خو جوړ کړي کنه فاتو بصورت مثلی ودعو او را مدد غواړی من استطاعتم دا نه چې تاسو وسکیږي من دون الله غیر د الله نه ان کنتم صادقین که چریه تاسو رښتونی دا غینه پکې مدد مو غواړي کوم کوم غواړي او دا په شریک باندې خیر د داس یو جوړ کړي جوړول شي نشي جوړول بیا سورته هود ور پسې وګورئ دي پسې سورته دیار لسم آیات تاغي وګورئ پیدام کو ام یقولون افترا بلکې وای دوی د ځان نه جوړ کړي دي نو قل ورته وایا فاتو راوړی تاسو بعشر سور لسورتنا مثله په مثل د دې باندې مفتریات چې د ځان نه جوړ کړي شوی ګوره دلته کې بیا چې کوم دینو دوی ته وی چې دا لس راوړی لس دا ولنې داسې چیلنجونه دا د هغه سره نه شروع کیږي خو به هر حال مختلف چیلنجونه دي دغه رنګ صورت بنی اسرائیل وګورئ صورت اسراء ته ورته وای بنی اسرائیل پیندلسمه سپارا ات ات اتیای میات 88 نمبر آیات پیدا نه کو د ان اجتماعت الانس او کچر تراجم شي انسانان والجن او جنات علی ان په دې خبره باندې یا تو بمثل هذا القران چې راوړي په مثل د دې قران لا یاتون بمثله نو نشي راوړي دغه شان چې قران دغه شان کتاب نشي راوړي ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشي بعض له بعض لپاره معاون که یو بل مدد وکي دا سه قران نشي جوړولې ها صحیح شو دغه رنګ سورته تور راو باسي سورته تور و اشتمه سپاره کې ده و اشتمه سپاره اې کې 34 نمبر آیات څلور دیر شم آیات ها 34 او 34 فلیاتو نوراوړی تاسو ها را را دی وی دوی به حدیثن به حدیثن کلام مثله په مثل د دی باندې ان کانوا صادقین که چرته وی دوی رښتینی خدا چیلنج د دی غاړه دی اول کې ورته وی فلیاتو به حدیثن دغه شان کلام راوړی دغه قرآن جوړ کړي دی نشو جوړولې بیا ورته وی دی جنات او انسانان ټول جمع شي لئن اجتماعت الانس والجن دا جوړ کړي نشو کولې بیا ورته وی فاتو بعشر سورن د لس سورته خراوړې چې ټول قران نشي راوړې نشو کولې بیا ورته وی فاتو بسوره مثله یو صورت خو راوړی که غټ یو که وړوکی بیا یې نشو کولی دی ورته وایي فاتو بصورت من مثله وړوکی صورت خو راوړی هغه هم نشو کولی چې نشو کولی څه پته ولګېده دا د بندګانو او د مخلوق کلام نه دی دا کلام چې کوم دی دا د الله جل جلاله له طرف نه دی تاسو خیال وکړه که نه ښه جی کله به داسی الفاظ راوړی قران کریم چه د هغی نه به پته لګی چه دا د الله د طرف نه دی پوه شوی او دا کلام چه د الله د طرف نه نو رسول الله صادق دی رسول رسول الله رشتونه دی په خپل خبره کی لکه لفظ د ایحا براوړي او حینا او حیتو دا سره وړي کنه ما وحی کړی دا لفظ د تلاوت پر اوړي نتلو علیک من الآیات لفظ د تنزیل بر اوړي انزلنا نزلنا دا سه الفاظ بر اوړي صحیح شو لکه کله به وای چې مونږ وحی کړی دا لکه سوره النساء سوره النساء 163 نمبر آیات تل لفظ د وحی راځي ښا 163 نمبر آیات پنځمه سپاره کې ها یو سل دریش پیش پیدام کو التوی انا اوحینا الیک پیدا مکړو ان اوحینا الیک یقینا من وحی کړی د تا تا کما اوحینا لک دغه شان وحی کړو مونږه الی نوح نوح علی السلام تا والنبیین من بعد او هغه پیغمبرانو ته چې پس د نوح علی السلام نو واو حینا موږ وحی کړو ویل ابراهیم ها ورپس څنګه دی و اسماعیل و اسحاق و یعقوب ول اسباط د ټولو ته موږ سکړې او وحی کړی وا اسباط د دوی اولاد ته وحی کړی وا دا ټولو ته موږ وحی کړی دا د موږ دغه دی نو دا او حینا او حیت دا الفاظ دې لپاره راوړي چې الله وی دا زماره طرف نه کله بل لفظ تلاوت راوړي لکه سوره بقره سورته بقره کې 252 آیات سپاره ختميږي دویمه دویمه سپاره چې ختميږي مس پاغي ځای باندې دویمه سپاره تلک آیات الله دغه آیاتونه د الله تعالی دي نتلوها چې مونږه لولو علیک پتا باندې بالحق لاظهار الحق د پاره د ظاهرولو د حق وانك او یقینا ته چی لمن المرسلین تخا مخا د رسولانو نه ځکه چې نتلو شو نو انك لمن المرسلین نتیجه ته خپل راوته چې ته رسول یې دغه رنګ تنزیل او انزال دا قران کې ډیر زیات راغلي دي ښا خو لکه یو سورته آل عمران په اول کې یو یو مثال ګورئ چې دومره شي چې تاسو ځین ته پریوزي سورته آل عمران درې مې سپاره کې اول کې دریم نمبر آیات ته دریم نمبر آیات بین دما د هغه کتابونو بین یدیه چې مخکې د نه تیر شوی دی اصول کې یو شی دی دیم او دې کې کوم مسله د اصول کې په عقاید کې هغه کې ما غدا یو شانتی دی موافق دی دا غي سره دا دریم نمبر کلبا خبر د غیب ورکی د غیب په باره کې به خبر ورکی او هغه خبر بیا رښتیا شي نو چې رښتیا شو پته ولګي چې دا انسان خبرې نه دي کنه د انسان خبرې نن ته خبره وکړه سبا نه ته خبرې پوه شو کنه یا د بل ورځ نه ته خبرې کې د سل کال او 200 کال او 2000 کال په باره کې ته پیشن ګوي ورکه او هغه چې کوم دنو هغه رښتیا شي یو دا طریقې کار دی یو دا طریقه کار دی چې یو واقعه را ته نه معلومه یو واقعه را چاته نه معلومه او هغه په دی وخت کې شروع شي نه لیکل زده دي چې چتا نه پړاول زده دي نه په هغه علاقې کې دغه واقعي شهرت شته دي او واقع چاته معلومه نه ده او دی ځای کې دغه شان کې فل فور د واقع شروع کړ چې دا واقعا غږه کې داسې شوی و پته ولګیده چې دته دا کیسه د کوم ځای معلومه شوې ده دی خو چرته وتیم نه د خپل کلی نه نو پته ولګیده چې دا د الله تر طرف نه ورته وحی شوې ده لکه سورته آل عمران سلور سلوی خیات شوالیس نمبر راو باسي واسجدي ورکعي مع الراکعين ذلك من انباء الغيب صحیح شو دا د مریم بیبي واقعیت کوم د نبی صلی الله علیه وسلم بیانې ها په قران کې اوس دا واقعیت دا دا د مکی والاونه پټاوه عربو کې چاته پته نه وخت دا څنګه واقع شوی دا ځکه عربو کې نسوارا خو نو داخل مشرکین کنه دا خو د نسواراو ته معلومه وا سناسه سبیا په کې هغه ګډوډیم کړي وا هغه هم غلطه کړي وا پورا هغه تم نه معلومه مشران خراب دا کړي و دا کیسه د ځان نه پکې دروغ یو ځای کړي خو بهر حال واقع ډیر لر راغلی دا نه چا ورته بیان کړي دا نه نبی علیہ السلام د خپل کلی نه وته چې هغه علاقې ته تللی اول ته معلومات کړي چې دا واقع څنګه وا او نه چې کوم دې دا هغه ځای نه ورته سوک راغلی دی او نه په عربو کې چاته معلومه ده چې عرب هغه وته بیان کوي نه کوم کتاب باندې پويږي چې کتاب کې اولولي چې دا کپ دا واقع څنګه ده خو واقع بیان کړنو چې بیان کړنو الله وی ذالک من انباء الغیب دا ستا د رسالت دلیل دی تر رښتونه رسول داسي ذالک دا قصه د مریم بیبي بی من انباء الغیب دا خبرونو پټونه ده خبرونه دي چې پټ دي د عربونه نوحیه الیک خنو چې پټ دي تا ته څنګه پته ولګی دا نوحیه الیک مونږه وحی کو تا تا وما كنت لديهم او تنوی د دوی سره د چا سره د دغه زکریا علی السلام او دغه چې کوم دغه مریدان او شاګردان هغه ټول راجم شو چې په دې خبره باندې لانجه شو چې د مریم دا خو د عمران علی السلام لور ده نو د دې دغه بسو کوي کفالت بسو کوي نو یو وی زبې کوم بل وی زبې کوم هغه انجیل تورات چې په کوم دغه باندې لیکلو په قلمونو باندې وی راځي دغه کو تاسو چو پوښ کنه هغه قرعه چو نو لاړل نهر ته او هغه کې قلمونه ورغورځول چې چا قلم د پاسه ودرېدو د وبو هغه به کوي پوښ کنه د ذکریا علی السلام ودرېدو الله وی وما كنت لديهم او ته نوی د دوی سره ګورا بریلیان وی حاضر ناظر دی ښا پوه حاضر ناظر دی الله وتعالى ته نوی اذ یلقون اقلامهم کله چې غرزول دوی قلمونه خپل قلمونه غرزول صد پار ایهم یکفل مریم چې کم یو په کفالت کوي د مریمي و ما كنت لدیهم او تنوی د دوی سره اذ یختصمون کله چې دوی په خپل میانس کې بحث کولو جګړه نه کول چې گریوان تلا ته چولو آیت نمبر 102 سورۃ یوسف پیدا کو ها د یوسف علیه الصلاۃ والسلام واقعه چې وا ګوره دا بن اسرائیل تم نه معلومه مولیانو ته معلومه وا علما او هغه پټاولا ولې پټاولا يهود دا دیو جن پټاولا چې په دې کې يهود غټه بیزتی وا نو دوی به دا قصه کار کول نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی ورته وی مشرکین ته دا سوال وکړو چې تاسو ته تاسو کوي چې بنی اسرائیل خو اصل کې د کنعان دي د شام دي مصر ته بنی اسرائیل څنګه راغلل انتقال دا نقل مکانی څنګه وشو وی کده جواب درکه خدای به حق پیغمبر او که جواب در نکونو بیا به دی نه ځکه چې دا خو دې ته یقین چې دا واقعیا بغیر زمونږ نه چاته معلومه نه ده اغا الله جل جلاله د دې په بدل کې سورۃ یوسف نازل کړ چې خدا دا رالل داسې چې دوی رور کوی ته وګورځاو صحیح شو رور راغې قافلې راوړو مصر ته مصر کې باندې شو اخر بادشاہ شو چې بادشاہ شو په قحط کې دوی دل ترارل چې دل ترارل هغه قحط کې یوسف علیه السلام هغه ته هغه سامان ورکو بهر حال اخیری نتیجه دار ول چې کډه باندې بیا دلته کړه ټول کډه باندې دلته راغله دلته بنی اسرائیل ډیر خپه شو په دی واقعي سبان دی چې موږ ځان تخپل او شرمول زمونږ تاریخ پټو چې مونږ رور کوی ته غورځولې ده دومره عجیب کارم کړی دی خو مونږ په خپل پښتنې کولې او په خپل امزان ذلیل کو هغه امزان ښکارا کړو چې دا مونږ داسې حقیقت وو هغه باندې نازل شو دا واقع اچا ته نو معلومه نه ده بن اسرائیل کشرانو ته معلومه وا عربو ته د سره معلومه نه و چې دا څه چل شوی دی هغه واقعیت چې بیان شو هغه دا و نو سورته یوسف چې کله ټول بیان کینو اخیری کې الله تعالی اثبات ته رسالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تدا الله حق رسول زکا ذالک من انباء الغیب دا قصه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام من انباء الغیب دا غپټو خبرونو د عربونو چې عربو نه دا خبره پټه وه هیچا ته معلومه نه وه نوحیه الیک مونږ یې وحی کوو تا ته وما کنت لدیهم او ته نه وي د دې روڼو د یوسف علیه السلام سره اذ اجمعو امرهم کله چې دوی پوخ کا کار خپل مشوره خپله پاغي باندې متفق شو چې راځي وهم يمکرون او حال دار چې دوی جرګه کوونکي دوی پټه جرګه مکر کولو فریب کولو انو هغه وخت کې سره توی نه چې دوی رور د کوی ته غورځول اتفاق پاغي باندې راغی دغه شان د سورته قصص تلال شي سورته قصص شلم سپاره کې دی 44 45 46 آیات وګوري التم اثبات تر رسالت دغه شان ته کوي د موسی علیه السلام قصه سورته قصص کې تفصیلی بیان کړي 44 45 او 46 په دغه آیاتونو کې ګورئ پیدا کو د موسی علیه الصلاۃ والسلام واقعا الله تعالی تفصیلی بیان کې نبی صلی الله علیه وسلم ته اوس هغه ته نو معلومه هغه تفصيلات چرته معلومه نو دا د دې دلیل دی چې دا د پټو خبرو واقعتا بیان کړه تا ته نو معلومه نه تاسو کراغلی دي نه تتل نه دې کم کتاب لسته دی نو پته ولګی دا چې سړي دا د وحی نه دا الله تا ته وحی کړی چې وحی ورته او شنو د الله رښتونه رسول ته الله رښتونه رسول ته و ما كنت بجانب الغربيه او تنوی پاغه مغربي جانب کې اذ قضینا الی موسی الامر کله چې قضینا ای اعطینا خو شو کنه فیصله کومګه یعنی ور مو کومګه الی موسی موسی علیہ السلام ته الامر نبوت امر نه مراد دې کتره نبوت ته مونږه موسی علیہ السلام ته نبوت ورکولو تنوی التکی ها او دې کې دا به وایي په کمنټس کې پاتې شو سوي ولکن نان شانا قرونن لیکن مونږه پیدا کړ قرون پیړې خلق مو پیدا کړ صحیح شو فتطاول علیهم العمر نو پاغي باندې وګدش و زمانہ وګدش و زمانہ علم د نبوت ته هیر شو چې زمانہ ډیره وګدش و نو علم د نبوت ته هیر شو نو ځکه هم تراولې کړي وما كنت دا وګورئ وما كنت ساويا او نوې ته اوسیدون کې فی اهل مدینا په اهل مدین کې تتلو علیهم آیاتنا چې تا لوستی د هغینا تتلو علیهم دا تلاوت علل استاد او تلاوت علی الشیخ او تلاوت عن الشیخ دا دواړه دغه د نقل طریقې دي تتلو علیهم آیاتنا چې تعال لستی دا غینا آیات تتلو علیهم آیاتنا پاکستان او چې تعال لستی دا غینا آیاتونه زمونږه نه ته ګوره ادري واړه طریقو تر دې کړې وي نه ته په جانب غربي کې وي التویم نه هغه ټیم کې نه وي ښا که څوک وایي چې نه هغه ټیم کې خو نه وي ته مدین ته تللی ویل ته اوسېدي هلته بل دا قصه زده کړې نو وایي وما كنت ساویا فی اهل مدین مدین ته ته تلم نه چې تالته دا قصه زده کړې نو چا به وي نه لوستي به کنه نو وایي وما كنت دا اصل کې ما كنت لاندې داخل دی ما كنت تتلو علیهم آیاتنا نه تا دا غینه دا قصه لوست دا کوچ کنه خانو بیا په سبانه معلومه شو ولکننا كنا مرسلین لیکن مونږ را لګلی را لګون کې د رسولانو یو تر رسولانو زکم درته دا کړی دا څنګه ثابت شو کنه دا خصي طریقې سره ها دا طریقې سره الله تعالی دا کوي سورته تحریم اته وشتمه سپاره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اثبات په دې طریقه باندې کوي ښا تحریم اته وشتمه ښا اخیری سورته د اته وشتمه آیت نمبر 3 نبی صلی الله علیه وسلم باز بیبیان سره پټه خبره ورته وکړه هغه پټه خبره چې واغه غوښ کار کړ یو بل بیبی ته ښکار کړ یو بیبی چې بل بیبی ته ښکار کړ الله تعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته څور کړ خبره ورکړه چې دوی هغه خبره هغه راز کارا کړی دی نو الله هغه بیانې و اذ اسر النبی یاد کا پاغه وخت چې پټ کې نبی صلی الله علیه وسلم الی بعض ازواجه بعض د بیان خپل سره ها حدیثا یو خبره فلما نبأت به نو هر کله چې خبر ورکړي دی بیبي بی دغه خبر بلی بی بی تا واظهره الله علیه او راخکارا کو دا خبر دا خبر ورکول ولا راست دی دا الله راخکارا ک علیه په دی نبی باندې نو عرف بعضه واعرض عن بعض نو بعضی ورته او خودل او بعض نه اعراض وکړو نبی علیہ السلام ورته هغه یو قصه او هغه داسې څنګه لري کړو خو شوي داسې هغه بعضی او خول بعضی نه خول بعضی نه خول د شرفا او خلکو کاری سړی بی خید دغه دیوال سره نه جنگي کنه چې وته وې چې تا بیا پلاني وخت داس چلو کو دا نه بس داس یو اشاره ورته ورکی چې هغه پوه شي اکم سړی چې داسې ته مونږ باندې هغه سړی بیا دیوال سره لګي فلم مانبها نو هر کله چې خبر ورک دی بیبي ته نبی علیہ السلام نو قالت دی ورته وی من انبعک هذا ما خدا راز پټ په کوټه کې ور خو درلې تا ته چا دا خبر درکو قال هغه ورته وی نبأنی العلیم الخبیر ما ته خبر راکړه د علیم ذات او خبردار ذات دا سه قسمه آیاتونه چې کوم دي دا په دې خبر باندې دلالت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتونه رسول دی نو کله قران کریم دا طرز اختیاري د اثبات د رسالت لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت رښتونواله ثابت کړي د الله حق او رښتونه رسول دی څلورم نمبر د آینده په باره کې د آینده په باره کې کله کله د غیب خبر ورکړي ښا آینده په باره کې ورکړي هغه خبره پټه وی کنه خدا غیب اضافي دی ګورنی ته غیب حقيقي نه وای غیب اضافي غیب حقيقي ان شاء الله تعالی اني علم غیب السماوات والارض غدا کې به تفصیل کوم نو هغه هغه معجزه وی هغه په دې خبره دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول دی دا ورته الله خو دی ښا لکه سورته بقره شپږم آیات اومنتو ان الذين كفروا یقینا کسان چې کافران دي سواء علیهم برابر ده په دوی باندې یعنی یو په یو د دوی ته انذرتهم کتی یری ام لم تنذرهم یا نه یری لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي بیزاوی وای دا د بعضی مخصوص کافر په باره کې الله تعالی نبی علیہ السلام ته خبر ورکړ پوه شئ چې هغه بیا په بدر کې قتل شو بعضی بعضی په نور نو هغه خلق چې کوم دی هغه په باره کې خبر ورکړ او ایمان درانه ورخه ایمان درانه ور خدا د بیزاوی په قول باندې ښا بل قول په دې کې بیا راځي هغه به درس کې وایو دغه شانتی سورته بقره اتم آیات کې مرাজি ومن الناس بعض د خلقنا من غدی یقول چې وای آمنا بالله مونږ ایمان راوړ دې په الله باندې وبالیوم الاخر فغ ورځ رستنی باندې وما هم بمؤمنین او ندی دا مؤمنان دی خو په خلی مونږ مؤمنان یو منافقان خدا د زړه خبره چاره معلوم کچ الله وی وما هم بمؤمنین او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا بیان کوي چې دا مؤمنان نه دي دا د زړه خبر الله نبی علیہ السلام ته چا ورکړ چې دا نه دي مؤمنان فالله ورکړ دا د غیب خبر دا غیب اضافي چې کوم دغه شانته الله تعالی وردا کوي دغه شانته پسې دیار لسما یا کوم ګورئ و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه چې ایمان راوړی دی هغه خلق خلق څوک دي صحابه صحابه وغونتی ایمان راوړی نو قالو دوی وای انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو کما امن الصفها لکه څنګه چې ایمان راوړ دي کما خپل خلقو دا خبره خودی په مجلسونو کې نه کولې کړې وی وی به سر تانی پورې نو پوه شو کنه چې صحابه ته په مجلسونو کې صفها ویلې وی بیا بیا دې سره چا داسې گزاره نه وکړي خدا دوی پټ په کوټه کې په مجلس کې وی انو منو کما من صفها مړه دا څه کار دی مونږ ته پرونه ابل ورځ هغه ځای سړی وی چې هغه باندې ایمان راوړا ما ته چې کومه کول خندي پوه شو دای په کوټه کې وی دا د کوټې خبر چار او باسو الله تعالی ها دا شو کله به قران کریم د رسالت د اثبات د پاره طریقه دا اختیاري چې ګوره نبی صلی الله علیه وسلم امی دی امی او امی داسې کلام وای داسې کلام وای لیکل نشي کوله لوستل نشي کوله ها داسې کلام ویل سره د امیت نه دا د خبرې دلیل څه د ځان نه نه جوړ کړي سره د دینه چې تاسو امیان نه یی او تاسو نشي کوله او د امید او د دی وای نو دا د ځان نه نه جوړ کړي ښا لکه سورته اعراف پیدا مکو الذين يتبعون الرسول النبي الامي خیال مو کو هغه کسان چې تابع کیږي دا رسول النبي چې هغه نبی دی الامي چې هغه څه دی امي دی امي نسبت ال الام دی مور طرف ته نسبت دی مطلب دا چې دی لکه سړی چې د مور نه پیدا شي نه لیکل دی نه لوستل دی خو شو کنه یو جاهل دی نبی صلی الله علیه وسلم جاهل نه دی ګوره خان اعوذ بالله من ذلک یو امي دی امي لیکل نشي کولای لوستل نشي کولای خو نور پوه وي پوه شو کنه او جاهل چې بیا خو جاهل بیا خو ورک کنه دی خجی بل چې کوم دی نو بل قران کریم کې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بارکه په خلق باندې سلور حقونه واجب کړي سو حقونه واجب کړي سلور حقونه واجب کړي یو حق څه دی هغه حقوق چې واجب کړي هغه ته ته وګورئ ته به ورته دا الله دا رسالت ثابتې دا څه ثابتې رسالت ثابتې لکه سورته مائده بهان مې نمبر آیات راو ها واطیع الله واطیع الرسول تابعداریو کوي دا الله تابعداریو کوي دا رسول دا رسول دا اطاعت او تابعداري چې واجب کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی حق رسول دی ها الله حق رسول دی کله به کوم دنو د هغه مدد او نصرت واجب کوي ښا مدد او نصرت لکه سورته اعراف هغه آیات مونږ کنه صحیح شو دغه پس رست راضی فالذین آمنو به نو کسان چې ایمان راوړي په د باندې وعذروه وعذروه او د دسکای د تایید کای ونصروه او د د مدد کوي وتبع النور الذي انزل معه او تابع کیږي دا غ نور انزل معه چې نازل کړه شوی د سره نه کتاب فاولائک هم المفلحون دا کسان کامیاب دي نو ګوره تایید دا غ واجب نصرت داغه واجب تعظیم داغه کنه تعذرو مختلف معنی راځي تعظیم داغه واجب مدد داغه واجب داغه د کتاب اطاعت واجب او داغه اطاعت واجب داغه اطاعت واجب دا واجبات چې قران راوړي په دی وجه راوړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت دي سره کله به د طاعت د پاره ترغیب ورکړي قران کریم کې ها داغه فواید برکت ذکر کړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اطاعت کې دا دا دا دا فائدہ ده دا دا فائدہ ده دا به ذکر کړي کله با تحذير دغه کوي حصر د محبت بکې په طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مینه کې بس سره غلې دی محبت صرف د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وکړي د بل چا سره مکوي لکه سورته آل عمران یو دیر شمایات ها الله طاعت کوي نو د الله طاعت به الله کیږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله مینه به الله کیږي محبت د الله تعالی په طاعت د نبی کې منحصر کوي ښا په طاعت د نبی کې یو دیر شمایات 31 ان کن قل ان کنتم تحبون الله دغه د خپل ورته وای ان کنتم کچری تاسو تحبون الله چې تاسو مینه کوئ د الله سره نو فتبعونی یواز زما اتباع کوي بل چا مکوئ صحیح شو یحببکم الله نو مینه بو کې الله تاسو سره ويغفر لكم ذنوبكم بخنه بو کې د ګناهونو تاسو والله غفور رحیم الله تعالی بخون کې مهربان دی کله به ایمان په دې کې منحصر کوي چې طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم او کې هله به مؤمن وي که طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کې نو ایمان دی نشته بیا خو نشته سورۃ النساء او باسي 15 سپارا 65 نمبر آیات پنځه شپېتم آیت پیدا مکو آلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طاعت کې محب دغه دا سچ ایمان منحصر کړي فلا وربک فلا معنا مې پکړه وکنه فلا نددا سي لکه چې دوی ګمان کوي فلا ليس الامر كما يزعمون دا سه نه د لکه چې د ګمان کوي چې بس دغه شانته په خیراتي ما ایمان راوړل بس د مؤمن نه نه نه وربک قسم می دی پر رب ستا باندې لا یؤمنون دا خلق مؤمنان نشی کېدی حتا تر دې پورې یحکموکا چې تا فیصله کوونکې وګرځي فیما په هغه خبرو کې په هغه په هغه امورو کې شجره بینهم چې اختلاف راغلی د دوی په منځ خپل کې په کوم امورو کې چې د دوی پیښ راغلي دي په هغه کې چې کوم دنو تا حکم جوړ کی ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا بیا انمو دوی په خپل زړونو کې حرجن تنګي ان نفس دلته کې په مان د قلب سره دی په زړه کې تنګي نه وی چې یاره دا وګور دا څنګه فیصله وکړه نه نه مما قضیت داغه فیصله بارک چې تا کړی دا و یسلمو تسلیما او تابعدار چې تا فیصله ته کامل تابعدارو کامل تابعداري وکړي ښا خیال مو کو نو دا شو کله به په ترک طاعت باندې تحذيرات ورکي هغه په مختلفو اندازونو کې دي کله به تکذیب باندې پوه شو کنه چې تکذیب د رسول سو کو کی ناغي باندې کله په عصيان باندې کله په مشاقه باندې ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى اي پس وی ونسله جهنم دا شان کله محاده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قوانینو کې مقابله کوله لا تقدمو بین یدی الله لا ترفعو اصواتکم فوق صوت النبی د نبی علیہ السلام په आवाज باندې د پاس आवाज مو چتوي کله به مخالفت ته نبی صلی الله علیه وسلم باندې هغه باندې با تاز دغه ور کوي زجر ور کوي او تخویف ور کوي کله په اعراض او مخ اړول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه او کله په کفر باندې دا مختلف تخویفات دي بیا به قران کریم کې تاسو ته مخ ته راځي تاسو ته پته لګي چې یاره دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د حقانیت باندې د آیاتونو دلالت کوي کله به د الله د طرف نه گواہی پیش کړي گواہی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رښتونه رسول دی ښا دا گواہی به پیش کړي لکه سوره رعد درې سلوي ختمات سوره رعد 43 نمبر آیات وګورئ ټیک شو پیدا هم کړو کنه ويقول الذين كفروا ويا کسان چې کافران دي لست مرسلا نه ته رسول نو دلته کې دلیل څه پیش کوي خپل ورته وایي کفا بالله کافی دی الله تعالی شهیدم بیني و بینکم گوا پمین زما پمین تاسو کې پر رسالت زما باندې ها وعنده ها او هغه سره دی الله تعالی سره څنګه دی ومن عنده او گوادی پمیان زما پمیان تاسو کې هغه څوک چې هغه سره دی علم الكتاب علم د کتابونو په خوانو د په خوانو کتابونو علما گواهان دي راځي هغه نه تاسو کو او چې کم صحیح علما دي کنه علما حق او دویم نمبر چې کوم دی نو الله تعالی گواه دی کدی وی چې الله څنګه گواه دی نو الله داسې گواه دی کنه چې ماته کوم کتاب راکړی دی صحیح شو زه چې تاسو ته کوم کلام ویم زویم دا د الله تر طرف نه ذکر تاسو مقابله نشي کولی وی کوي که کولای شي ټول راجم شي نشي کولی دای گواہی کله با دا د توجه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی حق رسول زکه دی چې دا دعا د ابراهیم علیہ السلام ده سره ابراهيم عليه السلام خو مکی والا ته دعا کړې وکنه چې څنګه هاجره به راوستا او ورسره چې کوم د اسماعیل علیه السلام ته پرې خو دی نو دعا یې وکړه دعاګانې چې کړې وي نو پاره کې یو دعا کړې دا کړې وخا سورته بقره راو باسي یو اوله سپاره 129 نمبر آیات یو سل یو کم دیرشم خطا 139 کتاب 139 پیدا لري ربنا وبعث فيهم نبی ابراهيم عليه السلام دعا وکړه ربنا اے رب زمونږه وبعث فيهم راولېږي په دوی کې رسولن رسول منهم د دې قومنا د دې خلکو د جنس نشي چې د دې کلی او د دې کلیوالو د قوم نه یو یتلو علیهم آیاتک چې لولي په دې باندې آیات نستا ويعلمهم الكتاب والحکمت معلم ويزكيهم مرشد انك انت العزيز الحكيم یقینا انت زورا ور او حکمت والای دا خو ویلو دا دعا ټول منله مکه کې کوم خلکو غیم دا منله چې زمونږ بابا ابراهيم عليه السلام دا دعا کړې و اوس ورته وای چې ښا په دې مکه کې چې بل پیغمبر راغلی دی چې هم د دې قوم د جنس نوي هم په له کتاب راغلی دی هم خلکو ته تعلیم د کتاب ورکړي هم تزکیه کړي بل راغلی دی نه راغلی او دا راغی صحیح شو کنه نو دا د ابراهیم علی السلام دعا ده تاسو ولې نه مانی تاسو خو بابا منی دی ابراهیم علی السلام منا ابو جهل منخه ابو جهل مې زمونږ لیکو ابراهیم علی السلام هم داغه په ملت باندې خو لیکن دلته دغه دار چې برا او ماغي بابا تاسو دعا وکړه ولې نه مانی خوښ وي مانی دا خبره ده هغه صفات په نبی اسلام کې شته چې هغه کوم په دعا کې وکړي دغه شانتی کله به د اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره کله دا طریقه اختیاري چې الله تعالی د پیغمبرانو نه په دې باندې دغه وعده غسته وعده غسته ثم جاءكم بیا براسی تاسو ته رسول یو رسول مصدق لما معكم چې موافق به د هغه سره کتابونو سره د هغه عقیده سره چې تاسو سره ده نو لا تؤمنون به تاسو به ایمان راوړی پاغه رسول باندې ولا تنصرنه او خامخا تاسو به مدد کوي داغو دا څنګه دا څنګه گواہی کوي دا يهودو ته معلومه وه دا نصاراو ته معلومه وه د سابقه اديانو والا څومره چې وو هغه ته پته و چې زمونږ د پیغمبرانو نه یو وعده هغه ته پیغمبرانو ویلو چې زمونږ نه الله یو وعده غسته ده چې درست به یو رسول راځي په اصولو کې به دین زمونږ د دین سره برابرۍ نو تاسو پیغمبران که ژوندۍ وای نو پاغه به ایمان راوړي پیغمبران خو نو نو امتونه په خامخا راوړي خو شوي اوس تاسو وای دا رسول مبارک خو شوی وا اوس دغه رسول راغی او مکه شانته ده چې دا هغه کتاب د دغه کتابونو سره موافق دی پوه شو کنه اصول کې موافقت دی ولی په ایمان نه راوړي پوه شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ورته کله په دې انداز ثابت دی کله په دې انداز ثابتې چې بشارت په خوانو پیغمبرانو زیر پیغمبرانو په خوانو ورکړې چې راضی به حتی چې نومي مغز ته سورته صف اتوشتمه سپارا شپږم آیات کې وګورئ آه ویس قال الله عیسی ابن مریم ویس قال عیسی ابن مریم کله چې عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علی السلام انی رسول الله الیکم یقینا رسول د الله یم تاسو ته مصدقا لما بین یدیا تصدیق کوونکم یا موافقم دا کتاب سره چې زمانه مخکیو من التورات چې هغه تورات ته و مبشرا او زیر ور کوونکم به رسول په یو رسول سره یاتی چې راضی به من بعدی پس زمانہ اسمه احمد چې نوم دا غ احمدی دا زیر تیر شوی دی دغه نه وګوره دغه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابتېږي بالکل خا کله به کوم دی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت په الله خپل بیعت وګرځي الله به وایي چې د سره بیعت کول سړي دا زما سره بیعت کول نو چې دا د هغه سره بیعت د الله سره بیعت شول دا رسول دی کنه پوه شئ لکه سورته فتح راو دا کوي بل خبره دا ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم د صحابه او صفت پکې نو چې د صحابه او صفت کوي وي بچ دا خلق دا رښتونی خلق صادقان خلق دا مؤمنان خلق نو دا په دې خبره دلالت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی رښتونی پیغمبر دی ځکه چې دا مشهوره خبره ده چې لا تسل دغه وای دا معبد دغه څه دی بکری سره شاعر دی مشهور عرب شاعر دی هغه وای طرفه ابن عبد بکری هغه وای وای لا تسل عن رجل واسال قرینه د سړی باره کې پښتنه مکوه د ملګری باره کې پښتنه وکړه فان القرین بالمقارن یقتدی زکه ملګری ملګری پس رواني نو د رسول الله ک ملګری خو خو رسول الله بخي که د رسول الله ملګری خنو نو نعوذ بالله خو شو کنه بیا خو حساب شیعگان اصل کې د رسول الله د رسالت باندې اعتراض لري چې دا وایي چې رسول الله خو خو خو ملګری د ابوبکر نواله یې خو ټول اعوذ بالله من ذلک وای دا سو دا بد خلکو بدترین خلک بلکې وای چې په مقدس مکه بدترین خلک وای دا نو د دې خنجرانو په اصل کې رسول الله سره مقابله ده دی مطلب خدا چې یو سړی ملګری بدی هغه به څنګه خسړې شي نو قران کریم داغه د ملګرو تعظیم او توقیر بیانې او دی پسې چې ګرځي کنه نو بس بیا داس چلو کا چې قلم راواله بس شان صحابه باندې وایي د کتاب لیکم 160 آیات نه دي په قران کې پوه شئ د صحابه په شان کې راخله یو یو آیات لیکا اداغه تفسیر لیکا دغه لیکا غټ مجلد کتاب به جوړ شي نو تر قران کریم د هغه مدح کوي چې د هغه د بعضی آیاتونو مصداق کوم دغه غسدي هغه صحابه دي او اهل تفسیر چې کوم دنو کله کله د بعض آیاتونو نو سبب نزول کې ذکر کی چې فلانه صحابي دي بعض آیاتونو په باره کې باقاعده وایي چې دا فلاني صحابي په باره کې نازل دي نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت ته په حقیقت کې لکه سورته بقره 137 نمبر آیات راو باسي یوصل ودیر شمایات ها فان آمنوا بمثل ما آمنتم به که چرته دی خلکو ایمان راوړو هغه شان ایمان لکه څنګه چې تاسو راوړل دي او صحابه نو فقد اهتدوا دی په هدایت باندې شي و ان تولوا کما خواړول فانما دغه ایمان نه نو فانما هم فی شقاق یقینا دی په خلاف بعیده کې د پیغمبر سره او د کتاب سره پوه شئ دا وګورئ تاسو فان آمنو بمثل ما آمنتم به د صحابه غنت ایمان د صحابه ایمان معیار وګرځو ښا وای شو دا معیار د حق نه دی الکه وګوره الله وای ایمان معیار د حق دی دک شانت ایمان راوړل لکه صحابه او راوړل دي او صحابه فقد اهتدوا په هدایت باندې سوق دي صحابه دي ښا وګوره نو چې پیغام چې یو مل سړی ملګری په هدایت دی د یو سړی د ملګرو عقیده او ایمان معیاري نو هغه به هغه مشر به څنګه هغه مشر به څنګه پوه شو دغه رنګ وګوره اوم سورته بقره کې ورپسې راړ شمخ کې یو سل درې سل وختم آیات کې وګوره 143 نمبر آیات پیدام کو وکذالک جعلناکم امه وسطا او دغه رنګي مون ګرځولې تاسو امتن دلا وسطن غورا وسطن او بیا التجه ورسیږو چې وسطن معنی چا معتدلم کړی او تفسیر پکې شتا خو لیکن راجح دار چې نه وسط چې کوم دنو خیریت معنی سره راوي نو وسطا خیرا بهتر او غوړه د مګرزولیه د دې اولنې مصداق څوک دی د دې اول زمونږ دا امت ټول امت ته وی دا غوړه د امت ته او د دې غوړه امت اولنی خلق څوک صحابه وکنو هغه په طریقه او لا سره غوړه دی خو په ټولو کې غوړه دغه څه په سلال چې سورته بقره یو سلوات یو ګوره 187 ښا پیدام کو علم الله انکم کنتم تختانونا پوه دی الله تعالی په دې خبره باندې چې تاسو به خیانت کوي انفسکم د نفس نو خپل سره نو فتاب علیکم وعفا عنکم نو الله مهرباني وکړه په تاسو باندې او عفو وکړه تاسو نه ولکه عالم الله انکم هو دې الله تعالی په دې خبره چې تاسو به خیانت کوي د خپل ځانونو سره د روجي په میاش کې دا خطر وا چې ها یا بای صحابونه مثال کې طور پر د شپې په وخت کې د جما کولو خبر رااله چراله نو الله جل جلاله هغه وخت کې بند وخه دا بیا دا غینه پس الله اجازه ورکون دا غي تخفیف و یا بیانې خروست وی فتاب علیکم وعفا عنکم د صحابه باره کې معلومه شو چې الله تعالی دا غي توبه قبول کړی هغه معفو عنه دي ښا معفوی خلق دي ښا مغفورین دي صحابه الله ورته بخنه کړی دا وګور دا مت صفات ده کنه ده دا د مت صفات ده ښا دغه شانتی ورپسې مخ کې لاړ چا دا آیت نمبر 207 وګوره 200 ومن الناس بعض د خلقنا مناغدی یشری نفسه چې خرڅوي نفس خپل ابتغاء امرضات الله د پاره د حاصل ولو د رضا د الله والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمی کوونکې دی په بندګانو خپل باندې دا سوق دی دا خدا امت کې بعد خلک قسم پیدا کیږي خود دی اولنی مصداق سوق دی اولنی مصداق صحابه پوه شئ هغه مصداق صحابه دان د صحابه صفات دي دغه رنګي سورته بقره 285 تلال شه 215 تیایم یا پیدام کو آمن الرسول ایمان راوړ د رسول بما پاغ کتاب باندې انزل الیه چې نازل کړ شوی د سم ربی له طرفه در خپلنا والمؤمنون او مؤمنانو په ایمان راوړل دي مؤمنان څوک دي چې ایمان پرې راوړی دی نو په هغه وخت کې چې وحی نازلېده صحابه وو اوس هم ټول مؤمنان دي خو لیکن په هغه وخت کې څوک صحابه وو ملګری څنګه خملګری دي مؤمنان دي صادقان دي معفو عنه دي مغفورین دي ملګری خیر غوړه ډله ده ملګری چې کوم دنه دا غي ایمان معیار د حق دی ها ته وروتا دا څه خلک چې کوم دي هغه د هغه مشر چې کوم دنه هغه بسم را خسرین دا غي مشر به سمرا کوي هغه به صادق وي هغه به دروغ نه وي خو شو کنه نو هغه چې دا وکړ چې د الله رسول دی با ایبا دا بیا سورته آل عمران کې ته آیاتونه موږ څه نورم راځم کوي دي هغه ډیر دي آیاتونه ډیر زیات دي چې مطلب په دې خبره دلالت کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه چې کوم نو دا حق صحابه ها او چې دا رښتونی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خود رښتونی دا دویم مضمون ختم شو په دې ځای باندې ښا دویم مضمون دا ختم شو دی بیا زميمه راځي رسته دریم مضمون دا دی چې کله قران کریم صداقت د کتاب ثابتې څه چې ثابتې قران په خپل باندې د دې قران رښتونواله ثابتې چې دا قران د الله تعالی حق کتاب دی د الله تر طرف نه نازل دی د ځان د طرف نه نه جوړ کړی شوی نو په هغه کې با د قران کریم ترسوي او ما هغه تاسو ته یاد اول کې چې کم ټکی ویل تحدي چیلنج ما ته دا بیا راځي دا چیلنج قران ورکړي چې زئی راځي مقابله وکړي مقابله وکړي خدا چیلنج چې قران ورکړي نو کله کله دا چیلنج کوم دی په دوه قسم ورکړي عام ورکړي خاص ورکړي عام چې کوم دی دا خاص چې کوم دا بیا په دوه قسمه کله کلی ور کوي کله جزئی ور کوي عام مطلب دا دی چې ټول خلق ته چیلنج ور کوي عرب یی ک عجم یی مسلمانان یی ک کافران یی انسانان یی ک جنات یی ټول ته چیلنج راځي مقابله وکړي د دې غونته کې قران جوړ کړي دا کتاب جوړ کړي لکه سورته بنی اسرائیل جای راو باسي سورته بنی اسرائیل اتا تیا یم آیات دا عام چیلنج دی ټول ته خا پنځه پنځه لسمه سی پارا اتا تیا یم 88 نمبر صحیح شو او دا عام چیلنج دی تاسو ته وګورئ پیدام کو قل ورته وایل ان اجتماعت الانس کچر تراجم شي انسانان والجن او پیریان علا ان پدې خبره باندې یاتو بمثل هذا القران چراوړي دغه شان قران لا یاتون بمثله نو نشي راوړي په مثل د دې قران باندې ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر کشي بعض د بعض معاون زی جنات انسانان مسلمانان کافران عرب عجم ټول ته چیلنج کولای شي دا عام چیلنج دی عاجز شو نه نشو کولای نشو کولای خاص چیلنجونه مرادي خاص چیلنج چې صرف عربو ته وي ها صرف عربو ته وي بیا ما تاسو ته هغه په دوه قسمه دی یو کلی دی چې د دې قران غوند قران راوړي صحیح شو لکه سوره قصص شلم سپارا 49 نمبر آیات یو کم 50 کم آیات د دې قران غوند قران راوړی دی د دې غوند کتاب جوړ دی دا عام چیلنج دی ښا دغه دا خاص چیلنج دی خو کلی دی کلی کل کتاب 49 یو کم 50 تم پیدام کو لکه فعلم انما يتبعون اهواء عندنا مخکې څنګه دی کلی دغه خوشخو خاص خلکو ته خو کلی چیلنج دی کلی دار چې د قران غونتی راوړی دی قران پشان کول قران پشان راوړی داونه کړی شو چې داونه کړی شو نو بیا جزئی چیلنج شروع شو جزئی چیلنج بیا اول کې د لس صورتونو ورکی د سور کې د لس صورتونو لکه سورته هود راو باسي دیار لسم آیات ام یقولون افترا بلکې وای دا مشرکان افتراه دا قران د ځان نه جوړ کړي دي نو قل ورته وایا فاتو بعشر سورن راوړی لس سورتونه مثله په مثل د دې قران باندې مفتریات چې د ځان نه جوړ کړي شوی ودعو من استطاعتم من دون الله ان کنتم صادقین ها صحیح شو دغه پکې دا چیلنج ورکړو را مدد کې چې څوک هم فوس کې کیږي هغه ځان سره ملګری کوي خو جوړ کوي ځای جوړولې شي نشي جوړولې خدانه شي جوړولې یو صورت خو جوړ کوي صورت یونس تلال شي بیا دا یو صورت کې دوه قسمه دي صورت یونس یو لسمه سپاره کې اعدام کو ام یقولون افترا بلکې وای دوی د ځان نه جوړ کړه دي نو قل ورته وای فاتو بسوره مثله راوړی راوړی یو صورت مثله د دې غوندې او دلته د دې غوندې یو صورت راوړی ټول قران جنات انسانان نشو راوړی عرب ټول قران نشو راوړی لږ صورتونه نشو راوړی یو صورت خراوړی کنه پوه شئ دام نشي کولای یو صورت هم د دې مقابله تاسو نشئ کولای او دا یو صورت دلته کې من وسره نشته ما تاسو ته نو د دې مطلب دا دی چې صورت راوړی ک وړو کې او ک غټي متوجه صورت راوړی وړو کې او ک غټي دلته کې دا شو سورته بقره ته لاړ شي ال تک سره من راوړي مطلب دا دی ک غټ نشي راوړی وړو کې صورت خراوړی کنه من د تبعیض د فار دې سورته بقره پیدام کو و ان کنتم کچری تاسو فی ریب فشک کی مما د دې قران بارک نزلنا چې موږ نازل کړ دی علی عبدنا په بند خپل باندې نو فاتو راوړی بصورت یو صورت مم مثله بعض په مثل د دې باندې یلکا ټول ترتیب کړي وسره یو شانته نه او په بعد ترتیب کې یو شانتی یا غټ صورت دی نه وړو کې غوندي صورت دی پوه شو دا خورا وړی کنه وې دام نشي نو چې دا نشي کوله معلومه دا شو چې د جناتو د انسانانو د عربو د عجمو د مسلمانانو د کافرانو د ټولو د طاقت نه د قران جوړول بهر دي نو چې د قران جوړول د طاقت نه بهر وي نو سم معلومه شو چې دا د انسانانو د مخلوق کتاب نه دی دا د مخلوق کتاب نه دی چې د ټولو د طاقت نه بهر شون یو سړی به څنګه جوړ کړي ځان نه یو به جوړ کړی شي نشي جوړولې نو معلومه ده چې دا یو چې بیانې نو دا د ځان نه نه جوړ کړي دا د الله جل جلاله له طرف نه ورته وحی شوی دا خو شي په خبره باندې خجی بل بکل قران کریم دا برته دغه کوي چې دا قران د الله کتاب دی دا برته ثابتې او دا غي لپاره مختلف عنوانات دي کله به ته په دلیل سره ثابتې دلیل سره لکه سوره النساء سوره النساء پنځمه سپاره کې د 92 نمبر آیات 92 نمبر آیات وګورئ تاسو دواتیا دواتیا ما دونه ویلو دواتیا آیات وګورئ پیدام کو دلته دلیل بیانې چې دا د الله تر طرف نه دی ولی افلا یتدبرون القرآن آیا فکر نه کوي دا منکرین د قران په قران کې ولو کان من عند غیر الله کچرته وی دا قران د الله نه غیر د بل چا د طرف نه وی لوجدو فيه اختلافا كثيرا نو خامخا دوی به مونته په دې قران کې اختلاف ډیرو خوشته په کې اختلاف تعارضات پکشته دي تناقضات پکشته دي نشته دي پته ولګي چې دا د الله کتاب دی د بندګانو په کتابونو کې خامخا غلطي وي خطاګانی وي امام شافعي رحم الله کتاب الام لیکو پښوی او بیا به پړاوولو نو امام شافعي رحم الله فرمایي چې ما دا سل پیرو پورې پړاو کو دا کتاب خو هره پیره چې پړاوم نو زما پکې یو غلطي راوځي یو دوه غلطۍ پکې خامخا مانه پکې شوي علمي غلطۍ راوځي نو چې دا سو پیرې راووتې نو بیا ویلې چې الله تعالی اراده نه ده کړې د دې په باره کې چې بلکې الله دا اراده کړې ده چې زما د کتاب نه بغیر د بل کتاب صحیح نشي پوه شو کنه دا الله اراده دار چې یو زما کتاب به صحیح وي ادا بل چا کتاب با صحیح نه وی ګوره خامخا په کې غلطي راوځي خطا او په راځي دغه رنګي کله نسبت د تنزيل او د وحي قران ته کوي چې هغه په دې خبره باندې بدلالت کوي چې ردا د الله تعالی کتاب دی هغه خو نزل عليك او انزل اليك دغه مخکې متاسو ته پیرتیر کو آسان دی په دې وجه ته دا کوم راړو مینه کله به درته دا وایي چې جبریل علیه الصلاة والسلام په دې باندې راتلل کړي دي نو چې جبریل راوړو نو پته ولګیده چې د الله تر طرف نه دی کنه لکه سوره بقره 97 نمبر آیات 99 نمبر آیات عدو ول جبريل هغه څوک چې وی دشمن د جبريل عليه الصلاه والسلام فانه نزله نو یقینا دا دشمنی خو غلطه ده ولی ځکه چې فإنه یقینا دا جبرئیل علیه السلام نزله نازلی دا قرآن علی قلبک پزړستا باندې بإذن الله دا الله په حکم ها نو دا د الله تر طرفه د کتاب راوړي دا جبرئیل علیه السلام راوړي دا هم د دې خبرې دلیل چې د الله تر طرفه کله برته دلیل کې قرآن د حقانیت لپاره دا پیش کړي چې قرآن کریم چې کوم د مخکینو کتابونو تصدیق کوي مخکینی کتابونه خلکو منلی چې دا د الله تر طرف نه دي يهوديانو دا منله چې تورات د الله تر طرف نه دي عیسایانو دا منله چې انجیل د الله تر طرف نه دي دا قران چې راغې د مصدق دا غې دي نو موافق د موافق سره لانجه کوي اے زما استارای موافق تا مولوی صاحب زما استارای یو بل سره موافق ته بیا لانجه ولې ته بیا ته ولې زما خبرې نه انکار کوي نو چې قران د هغه سره موافق شنو و يهوديانو ستاسو د تورات سره موافق ته بیا یې نه منئ ستاسو عیسایانو ستاسو د انجیل سره موافق ته بیا یې نه منئ نو دا څنګه خبره ده لکه سورته و امنو ایمان راوړی بما پاغ کتاب باندې انزل تو چې ما نازل کړی دی مصدقا چې تصدیق کوونکې د لما دا کتابونو معکم چې تاسو سره دی تصدیق کون کې دا مصدق معنی به بیا ان شاء الله ککې یلته به مو کو خدا مصدق سمانه راځي دا قران کریم کې تقریبا 12 پیری په قران کې راغلي دي امام رازی رحمه الله وای د مصدق معنی دا المؤکد والمؤید المؤکد الته چې کومه مسله ده دا د هغه مسلې تاکید ده بالکل الته ویل الله یو قران وی الله یو پوه شو کنه الہ یو دی الته کې چې کوم دی د قیامت مثلا دلته د قیامت الته د فرشتو ایمان دلته د فرشتو ایمان یعنی په اصول کې داسې د دغه تاکید دی دوباره چې یو جمله راوړي کنه هغه ته تاکیدی جمله وایي کنه نو المؤکد والمؤید امام رازی رحم الله دا وایي بعض وی چې المصدق الموافق موافق ته دا غي سره او بعد وی چې المصدق تصدیق کوونکې دی تصدیق معنی دار چې ال تاغي یو خبره کړی دا هغه ویل دي تورات ویل دي انجیل ویل دي چې رست به یو رسول راځي پاغه باندې به کتاب راځي نو دا رسول او دا کتاب راغی نو د هغه خبره تصدیق وکړو چې هغه خبره رښتونی و هغه خبره سوا رښتونی و دا راغی خو شکنه نو ګورا دا بالکل غلطه خبره ته سره دا هغه خبره نه انکار وکي چې مخکې نو ته معلومه او بیا هغه کاروش یا مطلب ستا خبره او زما خبره موافق ته او ته بیا ما سره اختلاف کې لانجه کې رائے کې اختلاف راشي نو بیا سړی انکار کوي رائے کې اختلاف نشته لري لانجه کې خوش نه دا لغله کله به د قران کریم اغا خسته خسته نمونه هغه خو تقریبا هغه اسماء پاول کې ذکر شو کنال کتاب دی نور دی القران دی اغا تقریبا 75 نمونه موږ د قران کریم نه ذکر کړل نو هغه نمونه به رته ذکر کوي چې دا غي نمونه نه معلومیږي چې هغه دا قران رښتونی کتاب دی او دا دروغجن نه کله با قران کریم دا طریقه اختیاري چې هغه بعض بد صفاتونه په کتاب کې هغه بل دینه نفي کوي چې دې کې دانشتا دانشتا دانشتا کله به وای شک پکې نشته لري ریب ها کله به وای چې افترا پکې نشته ځان نه جوړ کړی شوی کله به نفی د عوج کوي چې کوګواله پکې نشته دی کله به نفی د بطلان کوي چې باطل خبره پکې نشته دی لکه نفی د افترا کوي لکه سوره یونس یو لسمه سپاره 37 نمبر آیات افترا ویل کیږي د ځان نه جوړول په دروغ باندې ځان نه او شی جوړول دي ته ویل کیږي پیدام کو وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله نه دا قران چې جوړ کړی شي من دون الله غیر د الله نه د الله نه بغیر د بل چا د طرف نه جوړ کړی شي دا قران داسې کتاب نه دی پوه شئ نو پته ولګی چې د ځان نه نه جوړ شوی نو چرته نه دی د الله تر طرف نه دی د دک دا طاقت څوک نه لري امکان نه لري چې څوک د ځان نه جوړ کی دمرا دا سه جبا دغه کلام دی ها دغه رنګ سورۃ یوسف کې بیا راځي ما کان حدیث یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدی سورۃ انبیاء کې بم راشي پنځم آیات کې بل قالو اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فقې باندې بزجر ورکی چې ګوره تاسو ته افترا وایي دا غلطه خبره کله به نفی د ریب کوي ریب چې ریب پکې نشته ریب او شک او بیا فرق او چې کله قران کریم وایي لکه سورت بقره په اول کې راځي ذالک الكتاب لا ریب فی نشته شک پدې کې ګور نو کتاب هغه کتاب بیا کمالی کتاب دی کنه د چریت پکې نشته دی سورۃ یونس کې دغه 31 نمبر آیات کې وایي 31 کې یو درشم کې ها دا یو لسمه سپاره کې ولکن تصدیق الذی ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه لیکن دا قران چې د تصدیق ته د هغه کتابونو چې دنه مخکې دي او تفصیل الكتاب او تفصیل د کتابونو په خوانو دي لا ریب فيه نشته د هیڅ قسم شک پدکې شک پکې نشته دي دغه رنګ سورته الف لام میم سجده چې یو وشتمه سپاره کې لا ریب فیه در شک پکې نشته دی من رب العالمین د طرف در رب العالمین نه دی دا دغه شو کنه نفی دریب او سلورم نفی دریب خدا بار بار تیر شو و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسوره من مثله دا شو ها کله به نفی د عوج وی پدې کې کوګواله نشته دی ښا کجی پکې نشته دی لکه سوره کهف اول آیات وګورئ ٹھیک شو الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب صفاتنا د خدای خاص الله لردی هغه ذات ته انزل على عبده چې نازل کړي د بند خپل باندې الكتاب قران ولم يجعل له عوجا او نه دې جوړ کړي په دې قران کې کوګواله ها سورته زمر درويشتمه سپاره کړي ها اتويشتمه آیات کې الترازی دریم نمبر نفی د بوتلان مې درته ووي څلورم چې کله وای باطل په دې کې نشته ولا کدا د باطل نه پاک ته دا کتاب ښا لکه سورته حامیم سجده سورته حامیم سجده وته وای څلورشتمه سپاره کې دی او سو کوته سورته فصلتم وای دواړه کله لیکلي کله بر فصلت لیکلي کله سجده لیکلي هغه کې 42 نمبر آیات ته ښا مخه له 15مه سپاره کې راځي کنه ها زغف څه ده وانه یقینا دا قران چې دی لکتاب عزیز کتاب د عزیز عزیز نه منسوخ کیدون کې عزیز غالب دی قوی مزامین والا دی لا یاتیه الباطل ناراضی دته باطل من بین یدیه د مخکې طرف نه ولا من خلفه او نه د شاده طرف نه تنزيل من حکیم حمید نازل کړه شوی دی د طرف د غزاد نه حکیم چې هغه د حکمتون والا دی حمید ستایل شوی دی په خپل صفاتو کې صحیح شو کنه دای دا کو کله برته وای چې دا قران چې د تبدیلی نه قبلې تبدیلی ترمیم تغییر تبدیل چې کوم ده کنه د آینونو غوند نه قبلې دا داسې کتاب دی هغه کتاب ګډوډیږي چې هغه کې ترمیمات راځي د کې ترمیمات نه راځي تبدیلی نه راځي تغییر پکې نه راځي نو په دې وجه باندې دا کتاب چې کوم دی دا الله تعالی سچ او حق کتاب دی ښا خجی لکه سورته یونس 15 نمبر آیات وګورئ بنزل لسم ٹھیک شو تو وایا قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی قل ورته وایا ما یکون لی ما ته ممکن نه دا دا ما کان او ما یکون پر ډیر مانو سره قران کې راځي چې کله درس کو ان شاء الله به تم کله ما یجوز لی کله ما ینبغی لی کله ما یمکن لی دلته کې ما یمکن سره دی ما یکون لی ما ته ممکن نه دا ان ابدله چې دا بدل کم من تلقاء نفسی د خپل طرف نه دا زدی کې د تبدیلی نشم راوستې دي کې ترمیم نه کیږي ها سورۃ یونس هم دغه سورۃ ته 64 نمبر پسې وګورئ ها پیدام کو ایک بیا راځي لا تبدیل لکلمات الله نشته دې بدلون کلمات د الله تا کلمات د الله سره دا قران صحیح شو دې کې تبدیلی ناراضي خدا بدلون نه قبلې بدلون نه خریخه دا دغه دغه رنګي سورته کهف کې مرাজি ښا ویشتم آیات کې پنځلسمه سپاره کې ویشتم آیات کې التم راځي واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك اول ولا په دې باندې هغه چې وحي کیږي تا ته من کتاب ربک د کتاب درپستانا لا مبدل لکلماته نشته د هیڅ بدلون کې کلمو د الله لرا خیال مو کو نو دا سدي دا ټول په دې خبره باندې دلالت کوي چې دا قران کریم چې کوم دنه دا ترمیم تغییر تبدیل نه قبلې ها نو صحیح حق او سچ او محکم کتاب دی کله به کوم دینو دا سی وی چې قران کریم مختلف ایجابات دي څه شي دي ایجابات ایجابات خمسه ورته وي پنځه سيزونه الله تعالی په خپل بندګانو باندې د قران په باره کې واجب کړی دي څه کړی دي واجب کړی دي په قران کې نو هغه واجبات ته ته وګوره نه ته پوه شي چې یاره دا خو الله چې وای چې دا اومه نه الله چې وای چې عمل په کوي الله چې دا وای نو پته ولګي الله خو دروغ نه وای پوه شو کنه نو دا کتاب د منلو کتاب دی دا کتاب د بدلون او د تغییر خړلو کتاب نه دی لکه سورته بقره راځته او بیا یې راو باسي وامنو بما انزلت مصدقا لما معكم ایمان په واجب ته په دې کتاب باندې ایمان راوړل واجب دی و آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزلت چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم چې تصدیق کوونکی دا کتابونو چې تاسو سره دي ولا تکونو مکیږي تاسو اول کافرین به اول کافر په دې قران باندې داش دویم نمبر بل شی واجب کړی دی چې دا خو بیا نور آیاتونو کې ډیر ځایونه کې امینو امینو په قران باندې چې راځي بس دا ټول دغه دي ښا ټیک شو ایمان په واجب دویم نمبر د قران اتباع واجب کړی دی اتباع او داسې واجب کړی دا چې بالکل ام د دې کتاب اتباع وکوي او د بل به نه کوي د بل به نه کوي صحیح شو لکه سورته انعام اومه سپاره اتمه کې راځي تقریبا 153 نمبر آیات ته یو سل درې پنځوستم آیات وګورئ اتباع واجب را د قران ښا ٹھیک شو وان هذا صراطي مستقيما او یقینا دا قران دینه مخکې د قران صفات پیښ شي نو یقینا دا قران چې د سراتی لار زماده مستقیما نیغا فتبعوه نو تاسو د دې تابع شئ ور د قران تابع شئ ښا یو مصدر به معنی موجوده جمهوریت نظامونو کې چې کم آئینونه او اساسی قوانین جوړیږي نو په هغه کې تاسو وګورئ کله کله به لیکلي زمونږ لوی مصدر اسلامي ملکونه کې ځان ته وایي زمونږ لوی مصدر قران دی څه شه دی مصدر عربی کې ته مصدر رئیس وایي چې مونږ قوانین د کم نه راخلو نو لوی مصدر پای کې شریعت دی دا به لیکلي لوی مصدر سره شریعت مونږ وایي نه لوی مصدر نه یک یو مصدر هم شریعت دی چې کوم ځایونه کې د قران او سنت حکم وی پای کې بل نه مني پای کې بل نه مني دا به چل کوي ها خوښ دا چې خو هغه وی چې لوی خدای مونږ الله منو تاسو پرون تیر کړ کنه لوی الله غي څنګه منلو ایمان پر اورلو دا طاعت منلو دا دا دعا منله خو لیکن چې ملانجه کوله په دی وحدت کې کوله چې نه نه دا به نه و چې دا به مانی او دا بل بنه مانی دوی هم دانن سبا مکه شان لانجه تشابهت قلوبهم قران وای د کافر زړونه یو بل سره مشابه شي وي خو شوي دا زړونه اتواصو به تب وای ک دوی یو بل ته وصیت کړی په دې کفر باندې غا ابو جهل او دا اوسانه کافر یو شان ته کفر به ته وای ک وصیت کړی دی یا یو بل ته په بلوټوت باندې لګره دی نو داسې طریقې سره سید دي کافرانو دا کفر چې کوم دا یو بل سره سي مشابه ها دا وګوري دا به تاسو د الله د لارې نه واړی دا مکه وي چې بل قانون وسره منی دا به نه منی دغه رنګ صورت انعام آیت نمبر 92 دو نوی نمبر آیات زلناه او دا کتاب دې چې نازل کړی دی مونږه مبارکون ډیر خیر او نفع والا دی فتبعوه نو تاسو دې تابعداري وکړي واتقوا او ځان بچ کړئ د مخالفت ته دی کتاب نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي په اتباع دی کتاب دا دغه شانتی دا نور آیاتونو کې ډیرو ځایونو کې راغلي دي قرآن کریم کې دا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا ایجاب الاتباع ورته وي څه ته وي ایجاب الاتباع قرآن کریم اتباع پتا واجب کړی ده دا د معلومیږي چې دا د قران صداقت او د قران حقانیت او د قران قانونیت ښکارا کوي چې قران د الله قانون دی بل قانون نه مني ها بل قانون نه مني کله به ایجاب د تمسک بالقران وي تا باندې به واجب کوي چې قران باندې تمسک او قران باندې منګولې ولګوي پرېږدای مو پوه شو کنه او داغي خلکو به مدح کوي چې کوم خلک قران کریم باندې منګولې ولګي صحیح شو کنه لکه سوره آل عمران 103 نمبر آیات راو باسه یو سل دریم درې دغه کې سلورم سپاره کې 103 ها 103 دغه ده نه به واعتصمو هغه چل تاسو همیشه کیږي چې آیات اخیر ده تم چې آیات اخیر اغه نه مخ کیږي واعتصمو بحبل الله او منګولې ولګوي تاسو مضبوطه ونیسي بحبل الله رسید الله جميعا ټول رسید الله دې دا کې سره ابن مسعود سی وای حبل الله القرآن حبل الله المتين من السماء الى الارض د اسمان نظمکه ته د الله مضبوطه رسي قران دی څه دی قران دی ولا تفرقوا او تاسو اختلاف مکوي واذکروا نعم پدې کې واذکروا نعمت الله یاد کې نعمت د الله تعالی علیکم پتا سو باندې هغه اسلام دی اذ کنتم اعداء ان تکل وی تاسو دشمنان فالف بین قلوبکم نو الله مين واچو لپزړونو تاسو کې فاصبحتم نتاسو وګرځیدئ بنعمته په نعمت د الله باندې په فضل د الله باندې په اسلام او په قران باندې اخوانا رونا رونا رونا رونا شوی په دې باندې دا دې کې دغه دې سورته حامیم زخرف راو باسي زخرف 25مه سپاره کې ده او د آیت نمبر 43 درې سال وختم آیات وګورئ هغه کتاب چې تاته وحی کړی شوی دا انک علی صراط مستقیم یقینا ته پنی غلارای بس نی غلار صدا ام دغه دا چې قران کله پونیسا اوحی الیک سره قران دی او سنت دی قران او حدیث کله پونیسا بس ته په صحیح لار باندې قران کریم دغه شان صفت کوي د هغه خلکو چې کم خلق قران او سنت سني سي صحیح کلک نیسی او پاغي باندې روانيږي او ماغه قانون ګرځي کلک نیولې قانون ګرځول دي ښا سورته اعراف 170 نمبر آیات الته استاد ته پته ولګيږي چې مصلحین څوک دي او مفسدین څوک دي رد الفساد اپریشن بوسو پیژنې ښا 170 پیدا مکو والذین کسان یمسکون بالکتاب چې هغه منګول لګی په کتاب باندې کلک کتاب نفخا خوش کنه کتاب کلک نیول مارته وی دغه قانونیت منل دي واقام الصلات او پابندی کوي د منځو نو ان لا نضيع اجر المصلحين یقینا من نزایک او اجر د مصلحانو اصلاح کوونکو خلکو اجر موږ نه ضایع کوو اصلاح کوونکي څوک دي د قران قانون منونکي چې قران غواړي چې دالي زمون قانون شي نو فساد کوونکي څوک شو لکه چې د قران د قانونیت نه انکار کوي پوه شو کنه د قران د قانونیت مقابله ته ولاړ دي هغه مفسدين دي نو رد الفساد اپریشن د چا خلاف پکار دي د دې خلاف پکار دي کړه طالب خلاف پکار دي اوس ته ګورئ خپل به پیژني قران د تخیل ځای په ځای سلورم قرآن کریم ایجاب رابع ایجاب تبلیغ القرآن و تلاوته و تنزیل و ترتیل و ترتیب المنافع علی قرآن کریم بل شی واجب کړی دی هغه د قرآن تبلیغ دی قرآن برسه کوشش کنه خلکو ته به رسي د قرآن تلاوت واجب کړی دی ترتیل پکې واجب کړی دی او په واضح انداز باندې بیانول او په هغه باندې بیا منافع مرتب کړی دي چې د دې دا فائدہ ده دا فائدہ ده دا فائدہ ده دا ایجاب چې تاسو ګورئ نو سورته مائده 67 نمبر آیات راوړل وش پیتم آیات راوړل شپږمه سپاره ده یا ایها الرسول اے رسول د الله پیدا مکو ا بلغ ما انزل الیک من ربک ورسوا ما ټول هغه انزلات نازل کړی چې ویلی تا ته الیکا د تا ته من ربک د طرف د رب ستانه د رب د طرف چې کم کلام راغله د هغه ټول ورسوا ټول پټوله به رسي و ان لم تفعل و ان لم تفعل که چرته تا او نرسو بعضی بعضی مفسرین وی و ان لم تفعل ای ان لم تبلغ بعضها که بعضی دیو نرسو فما بلغت رسالته نو تا نه د رسول پیغام د الله بیا د پیغام د الله او نرسو چې ته بعضی بعضی اوس ټول رسول دا د چا په وس کې دا خو زما ستا په وس کې نه دي پوه شو کنه ټول رسو ها موقع ته بګوري زماني ته بګوري د کم څه ضرورت دی کتمان هم دی ته وي چې کم مسلې ضرورت ته تاغه نه بیانې اب منبر کې د موسی علیه السلام مقدر قصه کولې شروع کړل کوی تور تلاړ او راغې صحیح ده لیکن هغه چې کم دلته کې مثال کې تور پر سود روان دی هغه نه بیانې هغه نه د خپل باندې کړی دا دغه بیا فما بلغت رسالت تا پیغام نه رسول الله دغه رنګي مطلب دا دی چې په په ملک کې د کفر قانون روان دی او دا غي خبره ته نه کې نو فما بالله تعالی سره نو چې کم ضرورت وي هغه برسه ښا دغه بل کله د تلاوت امر ما تاسو ته وی سورته کهف و اجتماعات سورته کهف و اجتماعات وخت تاسو راځته هغه کې یو ځان استدلال اوس بل ځان پیدا کړو وتل ما اوحی الیک من کتاب ربک اوس د دې ځنا وخت لا مبدل لکلمات نه استدلال اوس دې ځنا له اول ولا اتل امر دې کنه واجب کو ما اغه قران اوحی الیک چې وحی کیږي تا ته من ربک د من کتاب من ربک دې من کتاب ربک د کتاب درپستانه اغه تلاوت کا خلق ته بیان وا تلاوت دا معنی دغه رنګي کله به داغي قراو چې کم خلق قران وای داغي مدح او صفت پم کوي کنه لکه سوره فاطر دویشتمه سپاره 29 30 یو کم دیرشم او دیرشم آیات ها صحیح شو نو دا سری دا هغه هغه صفاتونه بیان کړ چې ګوره دا د صفات دي خو قرآن خلق وای پنځم نمبر ایجاب وګورئ پنځم نمبر ایجاب د قران کریم په باره کې چې پنځم شی واجب کړی دی دا واجبات ذهن کې کینه وای اول ایمان واجب کړی دی چې ایمان به پیراوړي بیا وای اتباع به کې دی پسې بروانېږي بیا راته وایي چې اتباع خو کې خو تمسک به پکې کلک به نیسي قانون به ورته وای دا ته اتباع نه چې اختیاري غو نشه لري جوړ کړي چې بس تایید د مونږ او د سو روزه او حج زکات په پدې کوما ابا کې د معاملات زما خپل کار دی نه پوه شوي مارکیټ او دغه کې خو زما خپل خو خره چې څنګه کوم نه نه دا کار باندې کې واعتصموا فاستمسک پوه شوي هغه کې ته وی بیا د تسلور سلورم ایجاب راوستو چې دغه وکا تبلیغ د قران تلاوت د قران او دغه شان ترتیل د قران دا چې کوم دنو کوا ترتیل د قران هم د سورته مزمل کې اول آیات کې سلورم آیات کې راځي سورته مزمل یو کم درشمه کې سلورم آیات کې هغه سره وایي ورتل القرآن ترتیلا او بیان کدا قرآن په بیان واضح سره واضح واضح بیانو چې خلک په پویږي یاره خو شو کنه ترتیل یو خو د قاریانو ترتیل دی کنه قرآن قاریان ترتیل خو دی ته وای هغه د عربو لپاره دغه دی یو قسم تاغی چې پویږي کنه چې داسې په قلار قلار وای ترتیل هغه کنه په قلار قلار قرآن وای خپل خپل وای هغه صحیح دی خو د ترتیل معنی دا ده چې بینه بیان واضحا واضح بیان چې خلق ته پوي شي خلق ته پوي واه نو چې خلق ته پوي په داسې انداز باندې قران دا خنو پینزم ایجاب چې ما تاسو ته دا خو سلور ایجابات پینزم ایجاب چې کوم دی چې پینزم شی پتا واجب کړي د قران باره کې هغه فیصله په قران ده فیصله په قران ده فیصله په څه کې په قران ده کې ښا سوره مائده 48 او 49 راو باسي اته سلوي ختم او یو کم پنځوستم د قران باره کې بل حق واجبي دغه دی اعدام کو وانزلنا من نازل کړ دی لیک تا تعال کتاب کتاب او قران بالحق لاظهار الحق د پاره د ظاهر ول د حق مصدقا چې د موافق دی لما دا کتابون سره بین یدیه چې د دنا مخکری من الكتاب د کتابونو نا و مهیمنا علیه او د نگران د پاغي باندې د نگرانی معنی مې تکړه وابل اور خدا او ذل تزان رسو خپل ځای ته فحکم بینهم بما انزل الله نو فیصله کا و بینهم پمیل د خلکو کې بما پا قانون باندې انزل الله چې الله نازل کړی دی د الله په نازل کړي قانون فیصله کوي یارا ته ماته چې کوم د خلکو په جوړ کړي قانون فیصله مکوا د خلکو په جوړ کړي قانون ته ماته فیصله کوي صحیح شو ولا تتبع سور پسې وای فحکم بینهم بما انزل الله ورپسې سدي ولا تتبع اهواهم او تابعداري مکو د خواهشات دوی د خواهشاتو جمهوریت دیموکراسي پاره کې کم قانون وي د عوامو د خواهش قانون پوښي د رول اف پیپل پار د پیپل بای د پیپل د خلق قانون د پاره د خلق په خلق باندې خلق په خلق سوار کړی وای دي کې د خلق ګټه پوښ کنه الک نه نه نه دا نه منه ولا تتبع اهواهم قران خو ما ته د خواهشات تابعداري مکو اسلندران نه دغه اخلي کنه بیعت اخلي حلف کې اخلي نو او پاکستان ته څوک تسلیم شي نو هغه ته سوي وای زه مې عهد کرتا هوں هغه لغه ته مخ کې وای زه دا عهد کوم کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا جو عوام کے خواہشات کا مظہر ہے عوام خواہشات اللہ وی ولا تتبع احواء پوه شوي ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم قران پیغمبر ته وای ک ته تابع شې د دوی د خواهشاتو پس دا غینه چې تا ته قران راغې نو دا یاد ساته ته پیغمبر کنه خو مالک من الله من ولی ولا نصير نه به د الله د عذاب نه ځان ته څوک محافظ پیدا کړي نو به څوک مددگار پیدا کړي هیڅ څوک بری بل ځکه ورته وی ولا ان تبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين سورته بقره کې راځي او کچرته ته د دوی د خواهشات تابعداري وکي پس دا غینه چې تا الله تعالی قران درکو انك اذا لمن الظالمين یقینا تو په دغه وخت کې د ظالمانو قران کریم خو په احوا باندې دومره سخرت کوي یک یو قانون مونږه سيو دای مونږ ته سوي فندامنټل ساتوي مفتی صاحب کا ساتوي پوه شوې چې په یو لار باندې روان دي بنیاد پرس خلک دي ها بنیاد پرس خلک دي ها او دکا دا فندامنټل دی وای دا په یو لار روان دی بل لار نه پیژني بالکل الحمدلله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوا یک یو لار باندې بزي ولا تتبعوا السبل خط رسول الله صلی الله علیه وسلم خطا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کر خراخ کلا پوښوي وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله د خي طرف تیم داغه نه داسې نور کر خراخ کړي ګس طرف تیم راخ کړي بیا وی دا خط نیخ چې کوم دی دا صراط مستقیم دی او دا دی خوا او دی خوا که خی طرف ته دی او که ګس طرف ته دی وی دا خطوط علی کل سبیل سبی سبل دا سبل دی لار دی علی کل سبیل منها شیطان یدعو الی په هر لار باندې شیطان ولار دی وازونه کوي اوازونه کوي دی خو راځي خو لکه په خبره ډی ته لاړ شي یو د توي پندای لا بل توي اسلام آباد لا بل دغلا کوهات لا بل وای مردان لا یو دی یو خو راکاږي بل دی بل خانه نه ته پخپل لار ده پخپل لار تا ته الله پاک لاره خولې ده هغه باندې دا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه دی یوی لارې تابع مونږ د یوی لارې تابع یو مونږ بنیاد پرست یو الحمدلله په دغه لار ځو په بل لار باندې مونږ نزو خفت تبعو ولا تتبعوا السبل په نور لار باندې باندې او خې طرف او ګس طرف پکې نشته دی وای دا خلاصي ګوندونه دي او دا پکې چپلاسي او ګسلاسي ګوندونه دي اورې تاسو کنه د الله جل جلاله گواهی د ملائکو گواهی او د اهل علم گواهی په دې خبره باندې چې دا قران رښتونه کتاب دی دا به قران کله د صداقت د کتاب لپاره به دا ذکر کوي ښا لکه سوره انعام و مسی پارا سوار لسم آیات قران کو والذین آتیناهم الكتاب هغه کسان چې موږ غوښته کتاب ورکړی دی قران ورته ورکړی دی یعلمون غی پویږي انه چې یقینا مخکې مو ته کتاب ورکړو اول کې نه کنه ها ها 114 دا ده ها ها دا ده ها دا ده اف غیر الله ابتغي حکما اف غیر الله ای غیر د الله تعالی نه ابتغي ز جوړ کما ز الټو ما حکما فیصله کوونکې زه خو بل چا فیصله نه کوم وروره وهو الذی الله غزاد انزل الیکم الكتاب مفصلا چې هغه نازل کړي تاسو ته قانون مفصل فصل فصل بیان بیان ځان ځان ته قران راغلی دی ولی زه بل قانون تابعداري وکم بل قران حاکم بل بل څوک حاکم کم والذین آتیناهم الكتاب او د تدوی وی والذین کسان آتیناهم الكتاب چې ورکړی وغی ته مونږه علم د کتابو یهود کیو نصارا او کیو تورات او انجیل او هغه ویلو چې ویلو یعلمون هغه پویږي انه منزل من ربک چې یقینا دا قران نازل دی درب د طرف د رفتانا فلا تکونن من الممترین نو مکیګه ته د شک کون کنا ته شک کون کنا مکیګه چې کم خلک شک کوي دا غي جماعت سره وخت متی روا دغه غي نه جدا شخه چې غي د قران په قانونیت او په حقانیت کې شک کوي دا شو دغه رنگي سورۃ النساء پنځمه سپاره 166 نمبر آیات یوصل شپږ شپږ دلته خو د اهل علم گواہی شو اوس په دلته کې د فرشتو د الله گواہی شي لكن الله يشهد لیکن الله گواہی کوي بما پاغه قران باندې انزل الیک چې نازل کړي دی تا ته انزله دا قران نازل کړي دی الله بعلمه په علم خپل سره دا د الله علم نه ښه دا د مخلوق علم نه دی والملائکه یشهدون او ملائکه هم په دې خبره باندې گواہی کوي چې دا د الله علم دی دا الله کتاب دی صحیح شو دا شو دغه رنګي کله کله به قران کریم تا ته وایي چې په دې باندې ته خوشحالي کوه فرح اطمینان په حاصل کا پوه شو کنه او دغه رنګي ور سره به کله فرح برازي اطمینان برازي وجل برازي یره خوشحالی فرح اطمینان وجل یرا او بکا جړه پوښوي دا څلور سيزونه په قران کریم د بیان په وخت کیږي نو چې دا کیږي دا د مطلب د چیرې دا قران حق کتاب دی څوک د دروغ قصو ته جاړي نه څوک د دروغ په قصو خوشحاليږي نه پوه شو کنه دا د رښتیاو کتاب دی سورۃ یونس 58 نمبر آیات راو باسي 58 نمبر آیات یو لسمه سپاره کې قل بفضل الله وبرحمته ورته وای په فضل د الله او پر رحمت د الله فبذلك فليفرحوا نو هم په دغه باندې تاسو خوشاله شئ فضل د الله سره او رحمت د الله سره مختلف اقوال دي په فضل د الله قران دی رحمت د الله حدیث دی راجح قول پکې دا دی وای فضل الله القرآن ورحمته ان جعلنا من اهله رحمت د الله دا دی چې مونږه اهل قرآن وګرځولو قران ته کینولو من طلبائه ومن خدمائه د قران طالبان کو د قران خادمان کو نو سوی فل یفرحو په دې باندې خوشاله شي هو خیر مما یجمعون دا قران بهتره دی دا هغه نه یجمعون چې دا خلک سره جمع کوي خلک اوس بازار کې لګیا دي روپۍ جمع کوي تدل تناس پوه شئ نو ته وایې چې زه خلاړه ما غرق شم ما نه غرق کېږي پوه شئ دا کتاب ځکه دا د هر څه نه بهتر دی ښه علی الصباح چې مردم بروي کار روان بلا کشان محبت بکوه یار دوان پوه شئ سبا کې خلک خپل کارونو ته ځي نو چې کم د محبت عاشقان وی کنه هغه د معشوقې کور طرف ته رواني معشوقه د مون قران دی سحر غي طرف ته روان وي الحمدلله خدي سوره الرعد اتوشتم آیات وګورئ بیا الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل دي وتطمئن قلوبهم بذكر الله او مطمئن کیږي زونه داغوي ذکر الله نه ځکه مراد سره قران دی ها څنګه په زړه مطمئن شي چې تلاوت کوي زړه مطمئن یو معنا مفسرین دا کړی یو معنی دا کړی دا چې سړی راغی تا نه مسلې ته پوسو کو نو ته وتا ک داسې وای چې ته ګړنج ګړنج داسې قصه را خو دې خو بس ځان نو ته منطقي دغه جوړ کړي نو هغه غریب لګ متردد شي شکی شي خو که چرته ته ورته وای چې ولکه دا خو واضح مسله ده قران کې افلانه آیات وګوره پوه شو دغه حکم دی قران کې دا الله وایي نو بس دغه زړه مطمئن شي نو وتطمئن قلوبهم بذکر الله دا الله په قران باندې زړه مطمئن شي الا خبر شي بذکر الله یقینا په ذکر د الله په قران باندې تطمئن القلوب مطمئن کیږي زړونه زړونه په سم مطمئن کیږي د الله په کم کتاب کې زړه مطمئن کیږي نو هغه کتاب څه یې هغه د دروغو نه هغه د رښتیاو کتاب دی دا د قران د صداقت دلیل دی دریم نمبر جړه دغه سړی څه کوي یریږي چې قران کله وای ښا خو چې په پویږي کنه پوه شئ چې په پویږي دا خو نه چې مونږ ته الحمدلله والضالین قل والله احد پوه شئ نو په دې تر چې وای بیا خود در باندې یارنه راځي چې په پویږي او توجه ورته کینو بیا سړی وډار شي په دغه کې خپ قران ویلو باندې په موږ کې سړی ډاریږي د الله سورت انفال راوا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم یقینا مؤمنان هغه خلق دي چې الله یاد ول شي قران ویل شي نو وجلت قلوبهم یریږي زړونه دوی وزادتهم على وجلت قلوبهم ها و اذا تلیت علیهم آیاته کلا چې لوستل کېږي په دوی باندې آیاتونه د الله نو زادتهم ایمانا زیاتی کوي دوی لره ایمان وعلى ربهم يتوکلون او رب تزان سپاری رب تزان سپاری بل چا تزان نسپاری سورته مائده کې جړا راځي ښا درې اتیا یې مې ومه سپاری اول صحیح شو نو دلته نه خو چې هجرتو کې خامخا در پسې خلک درځي وي لکه دا وګوره په چې پاکستان والا سفیران وزیران او جرنیلان روزانه راخوشي افغانستان ته کنه افغانستان ولا پاکستان ته خوشي دا د سپه سر ورځي د ماجرینو پسې ورځي چې دا کوم خلکو چې هجرت کړي دا د شګردي ترهګردي دا خلک را وباسي د علاقې نه پوه کنه او مونږ ته کوم دنه دغه شین دغه شان مکی والا یو وفد جوړ کړو د عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ لا ایمان نو راوړل دا په مشارې کې ویلار چې نجاشی خبر کوي چې دا خلک تر هغه دی چې ملک کې زمونږ فساد جوړای نو کستا د خوره زمونږ خلاف استعمالي نو دا به زمونږ حالات خراب کړي تاسو داسې کوي دا سړي واپس راوړي نجاشی ته کله خبر لاړو صحابه ډیر فکرمند غریبانان چې دا به وسکیږي مونږ دلته نو باسو بچرته هغه چې کله نجاشي ته وفد لاړ نجاشي خو خيار بادشاه او نصراني او عیسایو هغه ویل کړه دغه راوغړی هغه کم خلک چې راغلي دی غیر راوغړی چې دواړو طرفینو خبره وره چې هغه راوغخت لغی ته وی خا دا سړی تاسو بارک راغلی تاسو د علاقې نه وباس تاسو څه په خپل علاقې کې څوک څه کړی هغه شروع شوې چې مونږ خو داسې د الله رسول الله تراغه پوه شوې مونږ دا مخکې مطلب دا لري چې داسې و داسې لکه په هیڅ باندې نو د شرک مو کولو دا حرام مو خوړل دا مو کول هغه مونږ دا ټوله صفائی زمونږ وکړه وی خطا سو د عیسی علی السلام بارک سوای جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ پاسه دو او سورته مریم اول آیاتونه شروع کړل کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا ها غزای ته چورسل د عیسی علیه السلام واقع ته واذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا پدې را روان چراغ فاتت به قوما تحمل قالت یا مریم لقد جئت شیئا فریا دا چې اعتراض په مریم باندې وشو هغه فاشارت الی و یوم اموت و یوم ابعث حیا دای بیان دي دا چې کله جعفر رضی الله عنه را ورسېدو نجاشی په جړا شو او کافی وځړ دا بیا د زمکه ناس یو ډکه راکو وی والله په دې کلام کې چې د عیسی علی السلام صفات بیان شوي او په انجیل کې دوه فرق پکې نشته دوه فرق پکې نشته او اعلان یو کوي تاسو بدل ته یې ښه خوش او هغه قصه خو سره چې تاسو به واپس لاړ شئ واپس خو به خود نه دی وی کچا مهاجر ته بد خبره وکړه پوه شو کنه مهاجر ته بد خبره وکړه نو د خپل ملک په حساب باندې مثال کې تور پر اوس په موږ سو وایو لس زر روپۍ جرمانه ده پوه شو که چا مهاجر ته کنځل وکړو یا یې ورته بدرد وي نو زه به ترې جرمانه اخلم اسلام لا نه راوړی وروسته بیا اسلام راوړي دا هغې واقع طرف ته اشاره ده چې واذا سمعو کله چې دوی واوري ما انزل الى الرسول هغه قرآن چې نازل کړی شوی د رسول ته نو ترا اعینهم ته به وینې سترګې د دوی تفیضو چې بهیږي من الدمع د اوښکو نه ها مما د صد وجنا عرفو من الحق چې دوی او په جند حق یقولون ان دوی وی ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږه ایمان راوړل فكتبنا مع الشاهدين نو ویل کی مونږه د اغا امت سره چې هغه گواہی کوونکې دي پوه شئ په امتونو باندې چې تكونوا شهداء علی الناس تراجی په سورته بقره کې او بیا راشي ان شاء الله تفصیل بیرته کوم نو به هر حال رسته بیا ایمان مو سره سکو راي وخا دا د نجاشي دا غو نو دا وګورئ په حق کتاب کې دا کمال دي سړی و جړی ها حق کتاب کې دا کمال دي په سړی باندې ير راشي دلته خلک دا سوال کوي چې دلته وایي چې سړی خوشاله وي دلته وایي سړی یری الته وایي سړی ته اطمینان نه دلته وایي سړی جړی دا څنګه چل دي دا دواړه نو ته وایي مختلف آیاتونه دي آیاتونه د عذاب چې راځي سړی و جړی آیاتونه دو خوشحالی او د جنت چې راشي نو سړی څه شي سړی خوشاله شي اطمینان ورته حاصل شي نو دا دواړه سيزونه پکې سکیږي غراض پکې خجی یا په اول کې سړی څه شي او یریږي او جاړي هغه جړه داسې نه چې بیا وروسته سړی خفای وروسته په سړی مطمئن نه او خوشاله صحیح شو بل قران کریم د حقانیت دلیل چې خی نو هغه دا دی چې قران کریم باندې اشترا قران کریم خرڅول په دې باندې پابندی لري څه کوي پابندی په لګي چې قران به خرڅې نه خا دا څه خرڅول نه چې داتي چاپ کې او خرڅې قران خرڅول دا مطلب دی چې بس ته مطلب دا دی چې قران وایې بس روپۍ په اخلي قران وایې روپۍ په اخلي نه ما وایې داس مکوا قران کریم چې کوم دی د الله کتاب دی په دې داس روپۍ ما اخلا ها مدرس د پاره د امام د پاره د ضرورت په تور باندې به اوسه جایز وي خدا نه چې بس تاسو بیخي په دغه کې په خار کې اوسېږي هغه د ټیوی ټیوشن می شروع کړه دغه د می ټیوشن شروع کړه دی قران لذي او خلکو ته خي او روپۍ اخلي روپۍ اخلي دا خو ډیر ناروا کار دی سورته آل عمران واو یا یم یا نو دام د قران د حقانیت دلیل دی حق کتاب څوک خرڅی نه او کم چې هغه دغه کتابونه یې نو ناول خلق خرڅی ټول ورځ لګی خرڅی هغه کې څه دغه نشته واو یا یم څه څه ان الذين يشترون بعهد الله یقینا کسان چې هغه کسان چې یشترون چې اخلی بعهد الله په وعده د الله وعده د الله قران دی او ایمانهم او په قسمونو خپل باندې ثمنن قلیلا امال لګو اولایک دا کسان چې لا خلاق لهم نشته ده برخه د دوی لپاره په آخرت په آخرت کې ولا یکلمهم الله الله بو سره خبر نه کوي ولا ينظر الیهم یوم القیامت او الله بو ورته ګوري نه پورز د قیامت ولا یزکیهم او نه پاکي دوی د خپل داسې ډیر آیاتونه او بیا د اشترا سمانه دا ست ترتیب دی هغه بیا ان شاء الله درس راځي خو بهر اشترا سره بند ٹھیک شو بل چکم دی د قران کریم د نزول فواید برته بیانې حکمتونه برته بیانې نو چې حکمتونه او منفعتونه پکشته نو دا دروغ نه په دروغو کې ګټه نه ښه دروغو کې ګټه او فائدہ پکې نه وي او قران کریم فواید څومره دي نو هغه چې کله ته قران ټول وګورې په خپل مطالعه کې نو په حذف ته تکرار سره چې هغه مکررات ته حذف کی شپږش فائدې قران کریم د قران کریم بیان کړی دي ها د قران څو فائدې بیان کړی دي شپږش فائدې دي ها لکه سوره بقره 187 وګورئ تاسو اخیره سره وګورئ د آیات کذالک یبین الله دا رنګ واضح بیان الله تعالی آیاته آیاتنا خپل للناس خلق تا د سره لپاره لعلهم یتقون فائدې سره د قران تقوا لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی تقوا او کی تقوا بدر کې راشي قران وایا قران وایا تقوا بدر کې راشي 219 وګورئ 200 نلسم تا ورا خو قران وا پوښوي کذالک یبین الله درنګ بیان الله تعالی آیات لکم تاسو ته الایات آیات نخبل لعلکم تتفکرون دې لپاره تاسو کوي فکر وکړئ فکر په دې آیاتونو کې وکړئ او بیا ته نتیجه دغه راو باسي ځان لته ژوند معلوم کا ژوند چې زما په انفرادي ژوند کې ماته قران سوي زما په اجتماعي ژوند کې زما ته قران سوي زما په کورني ژوند کې ماته قران سوي دا فکر پکې کاوه نو فکر عالم به پیدا کیږي خو پس کې په قران ویل سره دو سوا یوشتم ورپسې وګوره تذکر یاره زما نصیحت را باندې اثر نه کوي نصیحت وای را باندې اثر نه کوي چې نه کوي در باندې نو قران ناواله کړه و یبین الله آیاته للناس بیان الله تعالی آیاتونه خلق تا لعلهم یتذکرون دې لپاره چې نصیحت واخلي نصیحت په در باندې اثر وکي او قران وای قران دغه شانتی وعظ دې پکې حکمت ته نعمت ته سورته بقره ده 231 اور پسې وګورئ 200 یو دیرشم واذکروا نعمت الله یاد کئ نعمت الله تعالی علیکم پتا سو باندې وما انزل علیکم او چې نازل کړی دی پتا سو باندې من الكتاب دی کتاب نو حکمت دی حکمت نا قران دی حدیث دی یعذکم به وعذر کئ تاسو ته پاغي باندې وعسل بهترین وعظ قران دی ها قران و بیانوا دا خو وعظ د خلکو ته وعظ کی ها پښوا ورپسې په دې صورت کې لاړ شه مخکې 242 وګوره 200 200 وختم یاره عقل لا څه کمزور غونته کې دی عقل د دغه نه مت دکو چې تار استون عقل دکی راشه 200 وختم 200 200 وختم آیات وګوره ومونته کذالک یبین الله دارنګ بیان الله تعالی آیا آیاته آیاتنا خپل لعلکم تعقلون دې د پاره تاسو عقل عقل نه کار واخلئ عقل باندې کار شروع کیاره خو سبا وای قران به وای که قران نه وای کنه عقل دې کار نه کوي بیا عقل به بیا ته وای کنه دې روخ یاره مخ کار به عقل نه کوي وای دا سه پسې لاړ شي سورته آل عمران ته لاړ شي 103 نمبر آیات راو باسي یو سل درایم آیات سلورم ها اخیر آیات ها کذالک یبین الله دارنګ واضح بیان ی الله تعالی لکم تاست آیاته آیاتن اخبل لعلکم تهتدون هدایت غواړي قران فکر غواړي قران وایي عقل غواړي قران وایي علم غواړي قران وایي تقوا غواړي قران وایي فکر ذکر نصیحت غواړي قران وایي دا ټول ګوره حادثه منافی دي پکې دا ټول دغه شانته ګوره قران کې دا لعلکم چې کله د آیاته دینه پس راشي تا تخپل اخی خو شو کنه دغه رنګ بل فائدہ د قران سره د قران بل فائدہ ده قران باندې فیصله کوي په قران باندې څه دي فیصله کول د قانون کتاب د سوره النساء 105 آیات راو باسه یو سل او پنځم آیات یو سل پنځم آیات ادم کو ان انزلنا الیک الكتاب یقینا من نازل کړی ته کتاب الله او پیغمبر ته بالحق د پاره د ظاهر اول د حق د څه لپاره لتحکم بین الناس دې لپاره چې ته خلق فیصلو کې په میان د خلقو کې بما اراک الله پاغه قانون باندې چې الله تا ته خود لري الله ورته کوم خود لري قران دی او حدیث دی قران دی او حدیث دی په دغه قانون د دې د فیصلې لپاره راغی لام تعلیلیه د علت دی دا څه نشي کېږي چې قران دی او ته فیصلې په بل قانون دا نشي کېږي شپاړسمه د قران کریم د صداقت د اثبات د پاره بش پاړسمه طریقه د قران دای چې څوک چې د قران نه انکار کوي څوک پکې شک کوي څوک دروغجن غني څوک پټای څوک چې کوم دینو د دې په مقابله کې یو قسم ته مقابله کوي څوک پکې اختلاف کوي سوک ته مخړی سوک د دې د باطلولو کوشش کوي د قانونیت تلغوه کولو کوشش کوي سوک چې کوم دینو د دینه غافل کیږي سوک بدګنی دا ټول تصور کوي د دې د دې بدی بیانې دغه خلکو د دغه خلکو بدی بیانې چې دا ډېر بد خلک ډېر بدترین خلک خجی اول چې سوک تکذیب کوي سورته بقره وګورئ 39 نمبر آیات ښا 39 دمکی وته ورکی خط تخویف دی اعدام کو والذین کفروا هغه کسان چې انکار کوي وکذبوا بیااتنا او دروغ جن غنی آیاتونه زمونږه اولائک اصحاب النار دا خلق خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دای به همیشه په دې ور کې معلومه شو قران صادق کتاب دی چې څوک صرف پخلی وای چې دا دروغجن دی الله وایي به ورته ورته ورته ورته نو دا وګور دغه رنګ څوک چې پټای نه بیانې پوښوي مسله وته معلومه ده د قران مسله وته معلومه ده خو بیان ځکه نه کوي چې وای مړه لامجې په جوړیږي اختلافات راته جوړیږي بیا می مطلب مشری ختمیږي دا کار کوي نه بیانې سورته بقره 159 وګورئ ویونکي فرشتي انسانان او جنات بل ځای کې راځي کنه الملائکه والناس اجمعون صحیح شو څنګه دي او آیات کې پس راځي ان الذين کفروا وماتوا یقینا کسان چې کافران دي او مړ شي وهم کفارون او هغه په داسې حال کې چې کافر وي انکار کوي د قران نه اولئک علیهم لعنت الله په دغه کسانو باندې لعنت الله دی والملائکه د ملائکه دی والناس د خلق اجمعین په جمع باندې ټولو خلکو لعنت په پلا چې دې مسله نه بیانې او پټه کړې ده بل پکې اختلاف شروع کو اختلافات المراء فی القرآن مراء فی القرآن کې یو خدای دې بل چا سره پلان جی کوي یو دار د قرآن د احکاماتو په اړه کې اختلاف کوي پوه شو کنه قرآن د احکاماتو په اړه کې اختلاف کوي صریح حکم دی د پکې تعویلات شروع کی داسې یو لانجه پکې روانه کی یا اختلاف دغم د کنه تاسو به د جمهوریت نظام نه خبر یې جمهوریت نظام کې قران کریم یو صریح حکم دی قانون دی کنه دوی به وینه دا قانون جوړول د پاره بچاته پیش کیږي دا به ایوان ته پیش کیږي نو په ایوان کې پکې بحث شي نو لانجه شي پکې نو اختلاف شي پکې دا قصې پکې روانې شي الله وایي ته وګور سورته بقره 176 کې یو سل شپګویا کې دا خلق بزان ته مسلمانان وای ولیکن الله وینا وان الذين اختلفوا اعلان کړو هم دې پیدا کړو وان الذين اختلفوا او یقینا کسان چې اختلاف کوي فل کتاب په کتاب کې لفي شقاق بعید یقینا دوی په خلاف لری کې دي د حق نه دا د حق نه ډیر لری دي ګر د باره کې دا ګمان نکو چې دا بم صحیح سړی دا بم مسلمانې څنګه دغه د قران قانونیت چیلنج کړي بل چې کوم دی نو خوض فی آیات الله د الله په آیاتونو کې ور داخلي دل بیجا بحثونه پکې کول بیجا بحثونه پکې کول پوه شو او پاغي باندې اعتراضات او طعن کول سورته انعام 68 وګورئ سورته انعام آتش پیتا یو آتش پیتا شپږ ورته چې اټ و اذا رايت الذين خوف في آیات الله څنګه دی خوف في آیات الله د آیین د 75 نواله تر 77 پورې د او یایم د فینواله تر واو یایم پورې قانوني ریزولیشن چې ورته وایي قانوني ریزولیشن هغه ریزولیشن ته وګوره پوښوي هغه باندې وتا ته پته ولګي چې هغه کې سدي هغه کې رو را هر قانون باندې دواړه ایوانونه بحث او صدر توثیق دا په ضروري دي هر قسمه بل کې وي خوښوي نو کاغه د قران د قانونیت نو په حسبه بل او په شریعت بل باندې بحثونه وکړ کوي نه کوي او په نتیجه کې دارا ورته چې منظورم نکل نا منظور کړ قبولم نکل مسترد کړ پاسم نکل فعل پوه شو کنه قران فعل کو دی خنجران ته ګوره نو دا وګوره و اذا رايت الذين الله وای چې کله ته وینیا کسان يخوضون فی آیاتنا چې ورننه وزي په آیاتونو زمونږه کې ولکه ته زما آیات سره ستاسو کا تر دې په قانونیت کې بحث کې دا الله ګوره عجیب صبر دې درې میاشت بحث رواني په دې خبره باندې چې د خالق کائنات جوړ را لګلی قانون ته منظور کړي قانون ته موږ د قانوني حیثیت په خپل ملک کې ورکو ته ورینو د اله قانون چیلنج درې میاشتې په دې بحث روان دي او الله جل جلاله دومره صبور ذات ته کنه کدا یو غختل چې زز مکه راي کا غدن نه خو شو دې زما اولویت چیلنج کړه دې یا اسمان ته وی یو ستوري ته وی چې ورو ورځي یې سمندر ته وې پوښ چې ځه ورډو به لیکن الله دانه یخوذون فی آیاتنا چې دوی نن ورننه ودی په آیاتونو زمونږه کې فاعرض عنهم نو مخواړو د دوی نه حتا یخوذو فی حدیث غیره حتا چې دوی داخل شي په نور خبرو کې په نور خبرو کې مفسرین دا نه وایي چې ګنې د بعض خلک ته غوي مجلس هم دغه دی په دغه کوي خو بل وخت بل غپ لګی نو بیا ته لاړ شکین او سره حتی یقول فی حدیث غیری معنا مفسرین کوي چې دوی دا خبرې پریک دي دینه توبه وباسي ولی کتر دوی سره کې ناس تل بوشي انکم اذا مثلهم یقینا تاسو به په دغه وخت کې د دوی غوندې یې کړ دوی سره کې ناس ته ذکا ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا یقینا الله تعالی را جمع کون کړي منافقان او د کافرو دې په جهنم کې په یو ځای په یو ځای عمر جمع دغه شانتی د قران کریم نه څوک غفلت کوي ځان ته خبره کې نیز ده کوي غفلت دا معنی چې نیر دکې لا وبالي دی هیڅ پروا نه شته ما قران ویل کې من نه ویل خو ځکه مې وی او مې وی اکه او مې نه وی او مې نه وی دا دکې نه ځان ته نه پوي نو هغه تم قران کریم څور کوي هغه تم دمکی ور کوي ها نه کې بیا مراتب دي لکه سورته یونس یو لسمه سپارا وم واتم آیات ګوري وم اواتم آیات پیدا مو کړو ان الذين يقيننا كسان لا يرجون لقاءنا چې عقیده نه لري ته کې رجاق معنی سره عقیده سره عقیده نه لري د ملاقات زموږ د قیامت وردو بالحیات الدنیا او دوی خوشاله دي په ژوند د دنیا باندې ها و وتمعنو بها او مطمئن دي په دې باندې والذین کسان هم عن آیاتنا چې غیدی د آیاتونو زمونږ نه غافلون غافلون بے خبر نه غافلون دغه بے پروا بے پروا دي د آیات پروا وسره نشته خبر اورسې دي کنه د آیاتونو د زده کول وسره اس پروا نشته دي دا ټول د په یو ځای راجمع کړل چې هغه خلک چې هغه د اخرت نه انکار کوي نو دا په مسلمانانو کې کله راشي خو دا پکې د کافرو کوی دی ښا چې د قران نبی پروايي کوي دا پکې خوې د کافر د کافر نه دی خو خوې پکې د کافر راغله ځان نه خوې د کافر او باسه دا مر اول په ځان کې سورته کهف وګورئ 57 نمبر آیات اې کې اعراض یادې مخ اړول د قران نه مخ واړی 57 نمبر آیات و 50 پنځلسمه سپاره ومن ازلم سوک د ډیر ظالم ممن دا غچانه ذکر بیاات ربه چې هغه ته نصیحت ورکړي چې پایاتونو در خپل فاعرض عنها نو دې دا غینه مخواړی انسیت نه قبلې پوښ یا نصیحت نه قبلې د اعراض بیا خپل خپل مراتب دي بعضی د ایمان نه بعضی د عمل نه او بعضی د قانونیت نه هلکه ته توای دا قران دې دا د الله کتاب دې دا نافذ کا نو دې اعراض کې مخ واړی دا اعراض خطرناک دی زاهد کوثری رحمه الله لوی عالمانو ته راځي پوښوي او د خلافت عثماني نائب شیخ الاسلام دا احناف غټو مليانو کې دیم راځي هغه وایي چې څوک دغه شان اعراض وکړي چې هغه وایي چې د ملک مذهبي مقالات کې راځي د ملک مذهبي د ریاست مذهبي دغه د ریاست سرکاري مذهب خو اسلامي خو قانونیت د اسلام ته فلاره کې رکاوټ ته نفاذ د اسلام ته فلاره کې رکاوټ ته هغه وای کافر هغه وای ښا باجماع المسلمین لا يحل ذبيحته ولا تجوز مناكحته نی ذبیحه حلال ده نو سر نکاح جائز پوه شو کنه هغه داسې دغه ورکی فتوا په ورکی ښا دغه قسمه اعراض کا چلکه تو ته دا الله قانون نافذ کا دې برته رکاوټ شي دې بلاغي مقابله کوي نو دغه شی دغه رنګي قران کریم هغه خلقم دا غیم بد بیان هغه تم دم کی ور کوي چې کم د قران نه انکار کوي جهاد کوي پزړه کې معنی خو په خلی باندې نه معنی پوه شو کنه لکه سوره عنکبوت آیت نمبر 49 څنګه دی بل هو آیات بینات بلکې دا قران چې دی آیاتونه دی واضحه فی صدور الذین فزون دا کسانو کې او تو پسینو دا کسانو کې اوت العلم چې غی ته علم ورکړ شوی دی قران و ما یجحد بیااتنا او انکار نکید آیاتونو زمونږ نه الا الظالمون مگر ظالمان زمونږ د آیاتونو ظالمان خلق انکار بل د قران کریم نه د انکار او د قران کریم چې بارکه چې کم بل شی چې الله پاغي باندې دمکی ور کوي او الله داغي خلق بد بیانې هغه دا چې د الله قانون د الله قران بد ګڼي سو ګڼي بد ګڼي بد ګڼل څه دي کوه نه منزور کول دي کنه دا نه منزور کو فعل کو مسترد کو خدای بد ګڼه کنه سورته محمد ګورئ نه همایا ذالک بانهم دا په سبب د دې باندې دغه عذاب چې راځي په دوی باندې ولی کریه ما انزل الله چې دوی بد ګڼلې دي ها هغه قانون چې الله نازل کړی دی نو چې هغه بد ګڼنو فاحبط اعمالهم الله عملونه برباد کړل د حبط الاعمال دا سده دا دلیل د ارتدادی خاطر دا سړی لاړو مرتد چې ځکه چې هغه راځي کنه چې فیموت وهو کافر فاولئک حبطت اعمالهم اعمال چا بربادیږي چې مړکیږي او دې کار قال ان اشركت لا يحبطن عملك کتا شرک کو پیغمبر تعالی وای نو بستا عمل برباد برباد بشي عمل ستا پوښوي نو دا شو دا رنگ دی پسې چې د قران د قانونیت دا حال دی چې قران داسې قانون دی چې په دک لار وخت کې تماري وان نه هاذا صراطي مستقيما فتبعو په دې یو لار باندې په بل باندې ولیک په بل لار څه چل به وشي نو وته ګوري ان الذين يقيننا كسان ارتدوا على ادبارهم چې مرتد شو په شاګان خپل باندې واپس شو د اسلام نه من بعد ما تبين لهم الهدى پس تاغینه چې دوی تخکارا شوه الهدى هدایت ها الشیطان سول لهم واملا لهم شیطان ورته دا کار خسته کو او شیطان ورته امیدونه ورکل او مړه پرېګ دا وخت دی امید ورته ورکو امحل لهم یا وته مهلت ورکو دا ذالک دا ولی دا ولی مرتد شو دا وای آلوسی وای قاضی ابو سعود وای ذالک الارتداد دا ارتداد چره دا مرتد ولی شو دا مرتد پس کار باندې شو وی بانهم په سبب د دی باندې قالو للذین کرهوا ما نزل الله چې دوی ویل دي هغه کسان ته چې هغه بد ګڼل دي قانون د هغه قانون چې نازل کړ دی الله تعالی هغه د الله قانون فعل کړی دی د الله قانون نامنظور کړی دی دی ورته سوی سنطيعكم في بعض الامر ذره چې موږ بس تاسو خبره منو په بعضی کارونو کې بعضی قوانین بس تاسو تسلیمو دا وهل چې دی په سبب د دې باندې دی چې انهم تبعو چې دوی تابعداري کړې ده ما د هغه قانون اسخط الله چې الله یې غوسه کړې ده د الله د غوسه کون کې قانون تابعداري کړې ده الله او فرشتو ته په دې مخ او په دې ملای وهي چې صرف روح ته وباسي ها د کفر مقتدا کتاب دا د حقوق دغه دغه هیومن رائټس ته توي انساني حقوق د ټولو نه ګنده شي دا دی دا نن په دې موجوده نظام کې پوه او په هر آئین باندې د حاکم کړي دا سې جيبه کار کړي په هر آئین په د پاکستان په آئین کې چې ته بنیادی حقوق ګوري نو پاغي کې لیکل دي چې د دې د په دې دفعاتو کې انساني حقوق چې کوم دفعات دي دې دفعاتو کې چې آئین کې کومه دفعه دې سره مناقضه او مخالفه وي هغه بلغ وي هغه بسې هغه به لغوي هغه بے فائدې وي ها هغه کې بیا د مذهب ازادي د عقیده د سحر مسلمان ما خام کافر پوښ کنه هغه کې دغه ازادي ده دغه شان ازادي ده بربند ګرځي او کار څنګه ګرځي دغه پکې د عمل پکې ازادي ده د ملک پکې ازادي ده د شخص پکې ازادي ده د اجتماع پکې ازادي ده نو اجتماعګان کیږي کني کیږي پیمانه وایي اجتماعګان کیږي کنه زمونږ په علاقه کې باقاعده دا یو خدای نشنلیان دي کنه دا خود خلکان دي خو لیکن یو وخت کارا پارټي د کمیونست په نوم باندې کمیونست پارټي شته دی خبر ورته دی کنه دغه شانتی را پاسی خلق وې زل لیبرل ما لیبرل معنا زره مذهب نه آزاد نه هغه سړی چې جلسه کوي هغه سړی چې خپل عقاید طرف ته دعوت ور کوي ته پیمان وایا چې پابندی په لګول شي لګول نه چا په لګول نه دا پرېګا لګول په نشه د آئین په دغه کې تناظر کې وای نه نه دا دغه اجتماعات او ازادي ده د دې پرانا کې دغه نشو کولی ما ته یو کس وی د پاکستان په آئین کو پاول کې راغلی چې صدر مسلمان و یو ځای کې راغلی چې صدر به مسلمان وزیر اعظم به مسلمان ما ته دا مسلمانی وګور دا کوم مسلمانی دی دا مسلمانی فقط د يهودیت نصرانیت او هندویزم په مقابله کې یادی که اوس یو سړی ویلی عمران خان اول کال بیان ورکړو کني ورکړي ویزل لیبرال صحیح شو اوس دا عمران خان په وزیر اعظم باندې راتلی شي کني شي راتلی اعلان کې لیبرل ویل ځان ته دا کلمه کفر ده کنه ده خو شو دغه رنگ دغه وای غبل سره هلته په برتانیې کې تناستي دا هغه نائب ذوالفقار دغه سره دلته کې فاروق ستار فاروق ستار یو تفصیلی بیان دی چې موږ پاکستان یو سیکولر لیبرل ملک جوړو اوس که فاروق ستار اونټونه ډیرو غټل په اقتدار کې راتلی شي کني شي راتلی دا مسلمانی په مقابله دار چې هندو بني عیسائی بني يهودي بني نور چې سوي کنا او چې صرف ځان ته مسلمان قدرې وای دا په اقتدار کې راتلی شي دا په اقتدار کې راتلی شي مایل دوی دا معیارونه دی ورک شي نو دا دغه ښا بل دا چې مطلب هغه چاته هغه چا باندې رد کوي قران کریم چې هغه سکی هغه د الله د آیاتونو مقابله کوي د الله د آیاتونو څخه کوي مقابله کوي نو هغه ته دمکی ور کوي سورته حج ګوري 51 نمبر آیات یو 50 تم آیات ګوري والذین یسعون فی آیاتنا سعود والذین کسان سعو فی آیاتنا چې کوشش کوي په آیاتونو زمونږه کې د څه شي کوشش کوي دا غي د باطل اول معاجزینا په داسې حال کې چې کوشش کوي عاجز کون کی مونږ لره اے پښوی زمونږ د عاجز کولو یعنی زمونږ د مقابله کولو کوشش کوي نو اولائک اصحاب الجحیم دا کسان خاوندان د جهنم دي دا بچر تزي دا به جهنم تزي چې ته د الله د قانون مقابله شروع شروع کړي دا چې درګه مال به د الله د قانون قانون نشي خبر اورته دي کنه الله وی د خیر دې ما خو ته براشي کنه جهنم شته د استاد لپاره می تیار کړی نو تر دې پوری پشپاړو سو طریقو سره قران د خپل د قران صداقت بیانې پشپاړه سو طریقو سره د قران د صداقت انداز کله اعجاز خلق ته د مقابله وکړي نشي کوله کله د قران کریم چې کوم دی نو هغه دغه چې قران د الله تر طرف نه داغي دلایل پیش کوي کله چې کوم دی داغي اطاعت واجب کوي کله داغي دغه واجب کوي اتباع واجب کوي کله په تمسک واجب کوي کله په ایمان واجب کوي ها دا مختلف اجابات دي کنه کله داغي تبلیغ تلاوت و دغه ترتیل او داسې نه واجب کوي کله چې کوم دنو د هغه تحکیم او فیصله په هغه کول باندې په هغه باندې کول واجب کړي کله چې کوم دنو د الله د ملائکو د علما او شهادت تر نقل کوي چې ګوره هغه وایي چې دا د الله کتاب دی تاسو ول انکار کوي کله چې کوم دنو دا بیان چې ګوره قران د حقانیت دلیل دار چې وی وایي زړه مطمئن شي چې وی وای جړا درشي چې وی وای زړه دې وډار شي دا د الله د کتاب د حقانیت دلیل دی کله چې کوم دنه قران کریم تا ته وای چې دا به خرسینا پوه شو کنه دا به خرسینا د دې خرڅول ناروا دي نو دا د دروغ کتاب نه حق ته قانون دی ځکه به خرسینا دا رنګ کله قران کریم چې کوم دی نو دغه د قران فواید ذکر کوي قران دا فائدہ د تقوا دا عمل صالح دا په دروغ دن کتاب کې دا فائدې نه ښه کله قران کریم کې کوم دنو هغه خلق چې د قران نه مخ اړي ها قران کریم باندې قران کریم باندې کفر کوي انکار ته کوي شک پکې کوي تکذیب کوي پټایي د الله پایاتونو کې داغ دغه کوي مقابله کوي اختلاف پکې کوي انکار ته کوي غفلت ته کوي بد غني هغه ټول تصور کوي قران دم کی ور کوي دا د قران دا ثابتې چې ګوره دا کتاب د قانون که اخوا دی خو دی وکړ بیا د خیر شته نه خبر اورته دی نو دا شنو یو دو مضمون اوسه پورې ویل شو اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت قران ثابتې په شپاړو سو طریقو سره د قران صداقت ثابتې په شپاړو سو طریقو سره صحیح شو